په دې کې اثبات د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په دغه د شوبات او تساو جبريل استغفار راځي هغه زمونږ دشمن نو تاسو د دشمن وی کنه د راځي نو الله په حکم راځي د جبريل دشمنی د الله سره دشمنی ده جبريل سره سره دشمنی کوي نو کافر سليمان عليه السلام صفائی بیانای او ساحرو جواب شو ما کفر سليمان ولكن الشياطين كفروا یره سحر جایز دی حروت ماروت الله پاک را دیګری دو ملائک اتوې سحر ناجایز مزکه ستاره رسالت نه منو الله را لګریو لیکن هغه انما نحنو فتنه فلا تکفر به تور امتحان الله را لګلیو صحیح الفاظونه موږ باندې کوي الله ولا تقول راینا دا سه الفاظ مو چې غیر صحیح معنی مې غلط معنی هم کله یو حکم باندې کله بل حکم باندې بس دا د الله خپل حکمت دی د الله خپل بادشاہي ده چې کوم حکم الله کوي بس دا د الله خوخه ده پینځو شوبات نرسو پینځه زواجر ذکر کی نو وقالت اليهود دا زجر رابع ده سلورم زجر ګور اول زورونه په دې ور کړی و چې دو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضونه کوي دویمه زورونه په دې ور کړو چې دوی دعا غواړي چې تاسو مرتد کیخه درېمه زورونه په دې ور کړو چې دوی دا سلار اختیار کړی دا چې تاسو په مرتد کی او دا زجر دې سلورم او دا زجر دی او اختلاف د قرانه د دوی کې چې دوی په خپل مینس کې روان دي دو خو تکفیری ډلې جوړې شوې دي او بل د کافر وي اور رب دې زما قبر سره دا ده هر کله چې مخ کې وي چې دو داوا کوي د ځان د پاره د جنت نو دلته دا ذکر کوي چې ګوره د غرنګي دو داوا کوي د حقانيتم چې موږ په حق یو وقالت اليهود ليست النصارى على شيء و يهوديان ندي نصرانيان على شيء پس شي منته شنه مراد دلته حق ده ندي نصر نصرانيان على شيء په حق باندې سمانه په ديني حق باندې وقالت النصارى ليست اليهود ولا شيء وای نصرانیان ندی يهوديان علا شيء په دین حق باندې نو که حق یو منګو یاري او دعوت اکوله پس شي من خودي واغه شی کامل سره حق حق دین الله فرمای وهم یتلون الكتاب حال دا چې دوی لولي کتابونه تورات هم لولې نو انجیل هم لولې په تورات کې حقانیت ده نصرانیت شته کنه او په انجیل کې حقانیت ده تورات بیان شوی ده ځکه په کتاب د يهوديانو کې تصدیق د عيسى عليه السلام دی او په کتاب د نصارو کې تصدیق د موسی عليه السلام دی خمولیان دی پوه دی لیکن زه دا عناد راغستی دی تعصب راغستی دی یو بل منته فتوی د سلګی د کفر لګی لکه دې زمانہ کې هم د زده د نه د وجنا او یو بل منته بدا سے فتوی لګئی حالانکه مسله بسې یا و فرعي مسله یا به علمي مسله یو اعتقادي مسله اصولي مسله چې پاغه په انکار سره داغه پنمن لو سره سره د اسلام نه وځي دا څه خبره بنئ ښه خو بزان قصه کول د پر په بل منې سکی فتوی لګي دا فتوا بازی چې اکثر وینو دا د چا په مینس کې دا هغه چا په مینس کې چې هغه مولیان وي حالانکه دا فتوا بازی دا یو بل منته دا یو بل تب بدر و بدر دی ویل یو بل من فتوا لګول دا خود اهل علم کار نه بلکې دا خود جاهلانو کار دی کذالک قال الذين لا يعلمون مثل قولهم دلته دا کاف نس نفس تشبیه د پاره ده کذالک دغرنګي ویل هغه کسانو لا يعلمون چې هغه نه پوهې دل د الله په کتاب باندې امیانو مثل قولهم پشان د وینا د دوی پشان ته د وینا د دوی سرنګ چې دوی د حق تکذیب کوي نو هغه هم د حق تکذیب کوي هغه هم دا ویخه چې بس من په حق او دا نور خلق دا په ناحق دی نو که هغه ویل نو هغه لا يعلمون کنه دینه مراد مشرکین العرب اخو جاهلان خلقو دا خو مولیان دي دوم دا خو شانې فتوا بازیانې شروع کړي دلته تشبیه د دوی دا غوي سره پسکه ورکړی دا تشبیه ورکړی دا په تکذیب کې تشبیه دا په وصف تکذیب چې سرنګ یو کې کذب بیانی ونو دوه کې هم کذب بیانی ده هغه هم دروغ وینو هغه دروغ د بی علمین د جهل نه دوی سره د علم نه فالله يحكم بينهم يوم القيامه پس الله پاک به فیصله وکي په من د دوی کې پر د قیامت فيما كانوا فيه يختلفون واغه سکه چې دوی پکې اختلاف کوي نو فیصله خو الله پاک دنیا کې کړی دا نو قیامت کې مسرنګي فیصله الله کتاب را لګلې پیغمبر را لګلې دا فیصل کتاب دی دې فیصله ته فیصله عملی وایي عملی فیصله به د دوی په منځ کې وشي کاغه په اصولیاتو کې او په فروعیاتو کې دا تکفیر د دوی دا سبب دی د منې د مسجد دا یو بل منه چې فتوا بازی لګی کړه یو بل منه چې فتوی لګی دا فتوا بازی نه چې کار اخلي نو بیا یو بل خپل جماعتونو ته نه پریږي بیا وای کان دا د فلان کی فلان کی جماعت دی دا د فلان کی دا د فلان کو دا د فلان کو دا فلان کی مسلک والا دا د فلان کی مسلک والا دا الله کورونا غ یو بل منتس شي بن کړي شي دا خود دغه د اختلاف او تکبیر سبب دی ښا کنا جمعتونه د خدای الله کورونه دي ادا خو د اجتماعیت او د اتحاد علامت ده نو الله پاک داسې خلقو ته غټ ظالم ویل ومن ازلم ممن منع مساجد الله ومن ازلم ممن منع مساجد الله استفهام تقریر سو غټ ظالم دی دا غچانا ور ازلمو اسم تفسیری ذکر کړی دی ممن منا مساجد الله دا رستو ان یذکر فی حسمو دا بدل اشتمال لخوا مقصود په بدل اشتمال کې بدل وی خوا یعنی مقصود په کلام کې بدل اشتمال لکوي جذب تو زیدن صوبو ما زید کپړو نه راخ ما زید راخ جذب تو زیدن صاحب نو معنا سما دا زید د کپړو نه ونه صد د میراخ کو په دې کپړو سره میراخ کو یعنی دا کپړو نه میراخ کو نو مقصد اصل کې دل ترخ کل دستش نه د کپړو نه دي او چې کپړو سره کپړې راکاږي نو هغه ور سره سړی وسره مرخل کی مم منا مساجد الله د جمعات نه منا کوي سمنا ان یذكر فی اسمو دا چې یاد کړي شي باغې کې نوم د الله منا کول مقصد ذکر فی المسجد دا الله یا دول فی المسجد نو چې وسړې ته د ذکر نه منا کې د ذکر الله نه منا کې چې په دې جماعت کې مت ذکر نه کوي ذکر نه دلته مراد دغه ذکر نه کوم چې دا خلق راځي هغه وضاحت کو نو دا منه د سشي نشو د جمعات نشو چې تبدل تا درس نه کوي دعوت بنا کوي تعلیم بنا ور کوي مونږ بنا کوي نو مطلب یو سړی د دعوت نه د دین بیانول نه من شو یعنی جماعت په بند شو نو من ازلم ممن منع مساجد الله سو غټ ظالم دی دا هغه چانا چې منع کوي مساجد الله جماعتنا د الله څنګه من کوي اي یوس کر فی حسمو د دې خبرې نه چې یاد کړي شي پاګه کې نوم د الله وصافي خرابیا کوشش کوي فی خرابیا په خرابولو د جماعت کې ګورسګه د ازلمو اسم تفضیل راوړل د اسم تفضیل قانون دا دی چا کې خو یو فرد دی کنه نشته دې سو غړ ظالم حالانکه قران کریم کې چګورو ورا ازلمو اس په تفضیل مصداق یو فرد دی نشته دې سو غړ ظالم بیا نور افراد خو به تبي دا غین الله هم دي نو دغه شان قران کریم پینځه د شپږ د ذکر کوي او معنا ظلم لکه تقریبا رسو بقره دغه بقره وګورئ او سلسله ختم یاد ومن ازلم ممن کتم شهادت عنده من الله غټ ظالم چاته څوک چې گواہی پټي دغه رنګه سورۃ الانعام سورۃ الکاف دا ومن ازلم ذکر کړي په جدا جدا صفات سره دا خو پنځه شپږ افراد بیا ګرځي جواب دا دی چې دلته په اعتبار د انواع سره په اعتبار د اقسام سره او منازله دلته یو قسم مراد دی چې ګوره د نورو آبادونو منع کول دا قوم ظلم لیکن د الله پاک د کورونه منع کول دا ډېر دغه بند خړې غړ ظالم نور خو بم ظالمان وي خلق به د خپل حق نه منع کوي جیداد نه منع کوي لیکن او دوی کې غړ ظالم څوک دی چې هغه د الله پاک د کور نه بند منع کوي دا غړ ظالم او ايوس کرا فی حسب یاد کړي شي پاره کې نوم د الله د الله نوم یاد کړي شي سمنا الله په توحید سره یاد کړي شي هغه جمعات کې درس قران نه پریدي درس حدیث نه پریدي موحدین نه پریدي چې تب دلته مسله نه بیان تب درس قران نه کوي تب دلته منځ نه کوي ان یذکر فی اسمو په کوم شکی چې د الله پاک یاد ګرن راځي او غټ یاد ګرن د الله توحید بیان اول لخ د الله پاک د کتاب درس کول او دا ډیره شه دا حق پرست علما سره چې هغه مونږ ته دروز بند شي دي په مساجدو کې منځونه به بند شي دي په مساجدو کې جمعه تر غری جماعتونو وینځلې شي او وسان فی خرابها تخریب د جماعت یو ظاهری دی بل باطینی دی د الله د کور صفای نه ساتي جماعت د الله د ګندګۍ نه نه پاکي ظاهری ګندګي بس شړ شو واړل جارو پکې نه وای پرې دوی چې دوی د جماعت دغه شانی بل تخریف ما مانوي روحاني دی په منځونو نو آبادای په درس او تدریس نه آبادای وسعافی قراریا یومات دې تعالی ورته لګیدل کو فرض مونږ پکیو کی بیا تعالی لګیدل د الله یادول پکې نه د قران تلاوت نه درس تدریس پکې نه وصافی خراب زکو ابن کثیر وای کنه لیس العمارت بالبنا انما العمارة بذكر الله د الله کورونه باد اول په سید الله په ذکر دی دغه رنګي وصاف خرابیا اجماعت کې بدعات کوي شرکیات کوي دغه تخریب د جماعت ظاهری شکل د دین ولا ور کړی حلقې جوړې کړی او هو هو شروع کړی دغه وصاف خرابې ها کې جمعات زید بدعات وګرځي د رسومات وګرځي جرګې پکې کوي محفل پکې کوي غب شوی پکې وي دا ټول وصاف خرابې ها کې راځي جمعات ډیر مقدس ځای ده دا صرف د فرض مون د پاره جوړ شوی ها نفل عبادتونه پکې یا درس تدریس پکې یا تعلیم پکې هغه جدا خبره ده او بیا زمونږ د پښتنو جماعتونه دا خو زمونږ اجري نسوارونه په جماعت کې ملما او درول په جماعت تمام خبر راځي اولائک ما کان لهم يدخلوها الا خائفين نو اصل کې دا زجر خامسو هغه زجر پسو بمنع عن مساجد الله دا الله پاک د جماعتون نه چې څوک منع کوي الله وی دا ډېر غټ ظالم دا لوی ظالمان نو مفسرین وې دا دا سوق وې نو سوق صلح د حدیبی واقعا ذکر کړي اسوکا کا ذکر کړي چې ګورب مخت نصر چې بیت المقدس ران کړو لیکن آیات په خپل عموم باندې ده دا خود سمجھدارای د پاره د سمجھ د پاره باز مفسرین چای نزول بیان الله وی اولائک ما کان لهم يدخلوا دا خو یا بطورې پیشونګوی ده دغه ظالمان خلق چې دا الله کورونه موحدین منکی کنا داسې وخت براشي اولایک ما کان لو من يدخلوا دا کسان دا معنی ما کان لهم من يدخلوا نبی دوی د پارا ان يدخلوا چې داخل شي جماعتونو ته الا خائفین مگر یرا کون کی الله به دوی ذلیلان کی خوا او دا څه شی دا هغه خلق چا وې د موحدینو سره زیاته کړي دي تنکړي جمعهتونه په تنکړي بن کړي اخر الله پاک خلق ته بد خره کړی بیا داغه جماعت صدر صاحب کمیټي همیشه کمیټي قوم کې بدنامي دو مولا تنگي عالم تنگي نو رب طرف طرف ته چې دا غوې دا شکارو نه بیا پټ پټ راځي جماعت ته چې څوک مونږ اونې وین یا دلتا اولائک ما کان لهم هغه وخت ته اشاره ده چې غلبې د موحدینو چې کله غلبه د مو هغه وخت ته اشاره ده چې کله غلبه د موحدینو راشي کنه نو بیا دوی سي بیا تی تربی طریقه د دوه غزور ختم نو اولائک ما کان لهم يدخلوها دغه کسان اسه معنا خدا دا چې نه دي مناسب دي لره چې دن نشي جماعتونو ته الا خائفين مگر ير کون کی لهم فی الدنیا خزیون د دوی د پاره په دنیا کې شرمندگی ده الله غلب موحدین لور کی دنیا کې دوی رسواش او دا تجربیات نه ده ولهم فی الاخره عذاب عظیم د دوی د پر په آخرت کې عذاب عظیم عذاب ډیر لوی دی لوی شان والا دی چې هغه سره ور د جهنم ده ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فسم وجه الله اوس الله پاک تسلی ورکړي چې ګوره جماعتونه در باندې بن شو اوس درس نشي ورکولې دعوت نشي ورکولې نو د جمعات نه علاوه غني د الله زمکرشت نو په دې آیات کې تعمیم د امکنو ذکر کوي د پر د دعوت چې سړی قران بیان کوون کیا بس جمعات بند شنو بس ته بس درس پرې بیٹک کې شروع کا شوق کې شروع کا د الله د وحدانیت مسله بیان وکړه په سفر کې بیانوا نو په حضر کې بیانوا یو تن ته بیانوا دو تن ته بیانوا ډیر یو کله اوس وګوره کر جمعهتونه بن شو د ارشاد توحید و سنت فرزندان علما شیوخ الحمدلله داغه نزیات فائدہ وشوه لا یو شروع دی یو تن کور سره نه مخامخ لیکن په زرګاو خلق د الله کتاب او په کورونو کې ناشتي نارینه ناشتي زنانه ناشتي مستفید کیږي نو اصل کې بدی آیات کې ازاله د عذر کوي چې تور معذور نه ښه چې بس لتپلتوا چې پریوزي ولله المشرق والمغرب هغه ابن دغنا ابو بکر رضی الله عنه مکه نه وته ده زکه چا خلقو نه پر خو داغه په سفارش راغله دي هغه بس دې خپل عبادتونه کوي خدای دا سه کار نه کوي چې مجمع دې جوړي پتاو قرات دې نه کوي قران دې پتاو نه لولو زکه ته حضرت ابوبکر आवाज ډېر خيستو مؤثرو لیکن ابو بکر رضی الله عنه بیا قرات پتاو شروع کړي مکی والو ابن دغنه ته شکایت کوي هغه راځي چې ګوره ما ستا سفارش کړی راي بس زما اعتماد په الله هغه خپل هغه عمل نه دی پرې ولله المشرق والمغرب خاص الله په اختیار او ملکیت کې مشرق هم دی او مغرب هم دی ګوره د مشرق د مغرب شمال جنوب ذکر یو نه کړ صرف د مشرق مغرب کو دا جهاتین حقيقي دي چې ټولو جهاتو ته شامل دي دا نور جهاد چې کوم دی دا عارضی دی جهاد یا دریا سلور فلسفو فلسفه ورته جهاد سته وي ښا افوق تحت پکیم داخلي دا نور جهاد عارضی دا جهاد سدي دا جهاتین حقيقي ټول جهاد له شامل نور یو طرف نراخیږي په یو طرف ډوبېږي او شمال جنوب په په درېدو سره بدلیږي را بدلیږي نو فاینما تولوا فسم وجه الله پس په کوم ځای کې چې یای کنه پس په کوم ځای کې تولوا مخګر زوای تاسو نو فسم وجه الله او دغه ذکر زمان دي د الله دا دلتا فاینما تولو اشاره تعمیم د امکنه تعمیم د جهاد ته نه ده لفظ د وجه راغی په دې کې بعضي محققین دا وایي چې دا په صفت د الله کې ده وجه دا د الله صفت ده د متشابهات نه ده لیکن غره قول دا ده چې دا وجه دا لفظ مشترک ده عام مشترک د خفا د وجنا غم د متشابهات نه لیکن مشترک معنی ډیری وی چې او معنا متعین کین په قرینی سره متعین کین او وجه لفظ مشترک ذکر دی چې د وجه اطلاق په نهار باندې وجه النهار اول النهار دغه رنګي وجه وجه بكم وجه وجه ابيكم مخ د پلار او دغه رنګي وجه ټول ذات هم ویل کی قران کریم کې استعمال شته دغه رنګي وجه په معنا د جهت الله په معنا د طرف دغه رنګ وجه په معنا د توجه سره مراد نو فسمى وجه الله پس دغل توجه د الله دا من رضا مندي د الله دا پس په کوم ځای کې تو ولو چې وګرځي تاسو دا سه معنا پس په کوم ځای کې تو ولو چې وګرځي تاسو مشرق کې مغرب کې شمال کې جنوب کې کوم کور کې کوم ځای کې ہے نو تاسو د الله پاک دین با نوای فسم وجه الله پس پتاګه ځای کې وجه الله رضا مندي د الله توجه د الله دا الله دا تسد متوجه الله در باندې عالم ان الله واسع علیم یقین الله پاک واسع فراخ فضل والده الله پاک د لوی فضل والده فراخ فضل والده الله بدر منی ارز کې مهرباني کوي نصرت نصرت بده کوي کنه د الله فضل دی او مکان سره خاص نه دی د الله فضل په هر ځای کې دی نو چې ارزه کې لګین د الله فضل به درمنه او ارزه کې چې لګیا نو علیمون په دې الله پاک ستا په حال باندې چې مبلغ لګیا دی دای لګیا دی وقال اتخذ الله ولدا سبحانه دا د خلاصې په اعتبار سره دا د په د شپږم شوبه ده ګور دوی بدا اعتراض کاو چې توې د الله ابن نشتی د الله پاک نائب نشتی يهودو باندې اعتراض کاو د نصرانيان باندې کاو نو د غرنګي مشرکین د عرب هم کو مشرکین عرب عقیده دا و چې ملائک بنات الله او مشرکین د عرب خدا عقیده د يهودو داوا غوي عزير ابن الله نصرانه دا عيسى ابن مريم ګور دا د الله پاک بنین دی او بنات اته چې د الله پاک نائب نشتی خا خدا خبره چې دا مشرکین هم د دې قائل نو چې د الله غړي اولاد حقیقی اشته بلکې دوی قائل سو چې د الله پاک اولاد حکمی شته نو د دوی اعتراض دا و چې ګورای د الله پاک ابن شته بنت شته سمنه د الله پاک نائب شته نیاز اولی شته الله پاک ولا سي اختیار دا ور کړی او ته یې نشته نو زکه موږ ستاره رسالت نه منو وقالو اتخذ الله ولدا وای دوی اتخذ الله ولدان ولد الله پاک ولد ګور ولدان راوړه د اطلاق په ابن او بنت دواړه باندې کی ګور ولدان یو د تولید الولد بل اتخاذ الولد تولید الولد کی په جما سره دلته اتخذ الله ولدا دور تولید الولد قائل نه دي چې الله پاک غني ولد دا معنا چې الله نه سو پیدا دو د اتخاذ الولد قائل اتخاذ الوجه پوزویوالی سره نیول او قران کریم کې لکه سورته یوسف وګورئ د یوسف آیات تقریبا یو اشتم آیات دا پلان کې ده الله نیاز اوله ده دا پلان کې نیاز اوله ده نیاز اوله سو کې زوی نیاز اوله یې نو دو ورته ابن په دې معنی وي چې دا د الله پاک نیاز اوله سمان د الله ده زامنو په ځای منتی دي ملائک د الله د لونو په ځای منتی دي عیسی دغه رنګ یو زیر د الله د اولاد په زمن نیازولې الله جوابونه کوي تفصیلا سبحانه پاک دی الله پاک سبحانه پاک دی الله پاک د هر قسم عیب نه ګورک ولد حقيقي شینو بیا خو الله پاک محل د حوادث ګرځي زکا بیا خو جزئیت او بعضیت په بار تعالی کې راغی کنه او کتا سو اتخاذ الولد دے دا الله پاک نه ازولې دا الله پاک نائبین دي کنه نو بیا خو الله پاک سو شو محتاج شو د الله نه ما سوا چې سدي کنه ممکن لذاته وي خو د الله پاک څوک جز نشي ګرځي وکل ممکن لذاتی فهو محدث هغه سي محدث وي هر ممکن لذاتی هغه محدث وي او هر محدث وکل محدثین فهو مخلوق لواجب الوجود هغه د واجب الوجود سدي مخلوق دي کړ نو مخلوق دا ولد نشي ګرځي دغه رنګ د الله پاک نائب هم نشي ګرځي بیا خو الله سو شو محتاج شو سبحان الله پاک الله پاک دې د هر قسم عیب نه دا خو عیب شو بچا کی ځکه الله پاک نه ذاتی احتیاج ته نه عارضی احتیاج ته نائب خدا غچي بادشاہ ټوله بادشاہي نشي ګر چلولې نو ځل وزیر اعظم امام په او دس ماش عارضی نائب نیویږي الله پاک نه اجز ذاتیشته نه پکې عارضیشته بل له ما فی السماوات والارض بلکې خاص د الله په اختیار کې دي په تصرف کې دي بل له مفسر معنی کې بل له ملکن و خلقن بلکې د الله په اختیار کې دي د الله په تصرف کې دي هغه هغه څه چې په اسمانونو کې دي او چې په ځما کې دي دا څه چې د الله مملوک دي نو چې د الله پاک مملوک دي او د الله مخلوق دي دا د الله پاک اولاد کله کې دي زګه مخلوق د خالق نائب نشي کېدای او مملوک عبید دا بیا ولد مستقل تصرف ولا کله کې دي ارشد الله په اختیارات تصرف کې دي الله پاک اے چاته د نیابت ضرورت نشته چې څوک نائب وګرځي کل له قانتون دریم دلیل کل له ټول خاص الله لرا قانتون تابعداري کوونکي دي طوعا یا کرهن څوک په خوشاله نو څوک بزو په عالم کې چې سړي ټول د الله تابعدار دي چې د الله تابعدار دي دا الله عبادت کوي توان یا کرهان کوي یا کل له قانتون اگر ټول الہ تاسو چې کوم دي تاسو چې ورته الہ وای دا ټول د الله پاک تابعدار دي نو تابعدار سره جنایت کیږي ټول الله پاک ته عاجز دي الله پاک نوې پیدا کوونکې دی بدیع د بدع نه ده ښه بدع نوې نوې شي ته ویل کی هغه شي ته ویل کی چې مخکې داغه نظیر نه مخکې مثال نه مخکې داغه وجود نه لکه قران کریم کې الله فرمایي قل ما كنت بدعا من الرسل زه سنوي پیغمبر نه يم سمانا دا نه چې د ما نه مخې غني پیغمبران نه دی راغلي نو بدعت لغوي څه ته لیکي نوی کار تا یو نوی خبره تا بیا دغه بدعت لغوي بیا حسنه سیئه جوړاو بیا ځان ځان لا اصطلاح ندل تعالی بدیع السماوات والارض بدیع السماوات والارض نوې پیدا کون کې الله پاک د اسمان نظم کې مخې د دې سو وجود نه او مثال نه او سنقشې نه وا الله پاک د اسمان نظم کې وجود تراويستي دي ګور لفظ د بدی راغې مونږه دا د بدع نه مختصر د بدعت په باره کې دا زده کړه وکړئ چې یو بدعت لغوي دی بدعت لغوي مطلق احداث ته ویلې کار ته ایو بدعت اصطلاحي دی چې بدعت اصطلاحي هغه عمل ته یا هغه وینا ته وي مالا اصل له فی الشرع چې په شریعت کې داغه وجود نه وي سمانه په شریعت کې داغه د پاره څه دلیل نه اصل نه مراد د مالا اصل له فی الشرع چې په شریعت کې هغه باندې څه دلیل نه او لګ یو قید پکې بل زیات کړي چې په شریعت کې پاګې منی څه دلیل نه خلق ثواب غني چې کوي خلق ثواب غني چې هغه کوي نو خلق یې څه غني ثواب غني دغه تویل کېږي بدعت شرعي نو هرغه عمل چې داغه منې په شریعت کې دلیل نه یو تو ورته دین وای ثواب غني او کین نو دغه څه شو دغه بدعت شو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي من احدث فی امرنا ما ليس من احدث فی امرنا زمنګ په شریعت کې پاګه منی څه دلیل نه سر نقل نه ښه نو فهو بدعه دغه بدعت ده نو هرغه عمل قول چې هغه منی دلیل شرعي نه بیا تقسیم کړل د بدعت شرعي حقيقي چې مالا اصل له او بل د بدعت اضافي اصل ولې لیکن کیفیت هغه شان نه ښه کیفیت ولا خراب کړي سرنګي چې د یو شی په وجود باندې دلیل پکار ها د یو شی وجود شته لیکن یو شی ته تدین وای کنه اته د دې خو اصل موجود شته دعا دا پلان کې ده پلان کې نو سرنګي چې د وجود د پاره دلیل پکا د دغه رنګي د غیر کیفیت د پاره هم دلیل بیا ضروری دی چې دغه عمل چې تک څنګه کوي دین ورته وي نو په هغه کیفیت طریقې سره به کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منقول وي دعا شته عبادت لیکن د سنتو نه پس په جمع سره چې تکای په کوم کیفیت سره کای نفس دعا کا او انفرادی کو تاسو پس خاص آیات جوړوي او خاص آیات سره کوي نو دا څه ده پیدا ده هم کله نا کله کې وسړي دعا او کړه استفاقه نه جدا شي دیم دا د من احدث فی امرنا هاذا دا ځکه کوم کې یو احداث فی دین دی احداث للدین یو شی مقصود ګڼل دا احداث فی دین یو شی دین ګڼل هغه کې ثواب غني دغه احداث فی الدین یو شی ته مقصود نه غړي ثواب پکې نه غړي او صرف دې مقصد د پاره کوي چې د دین تقویت پر راشي د دین د پاره کوي دین نه غني بلکې د دین د پاره کوي دا کله لوډ سپیکر وغیرہ دغه رنګي دا محرابونه وغیرہ دا دې مقصد د پاره دی لکه محراب دی دې مقصد د پاره دی چې وسط د سب معلوم شي د عام کوټو نه فرق شي یو د احداث للدین د دین د پاره کول او هغه دین نه غني دغه بدعت بیا نه ده یو احداث فی دین چې دین دیني غني مقصد غني ثواب پکې غني دغه بیا بدعت او حضرت عمر رضی الله عنه هغه شل لقد تراوی کړلی او هغه ته خسته بدعت ویل نعمت البدع هغه عمر هغه په دغه لغت وې ده هغه چې کوم اصطلاح ده نو هغه دغه اصطلاح باندې پويږي بدعت حسنه سیدا په بدعت لغوي کې کېږي شي بدعت شرعي کې نشي کېږي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله بدعت ضلاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا صد شر د پاره شه ده د لغات او د خودلو د پاره نه ده شه ابل د خلفاو یا عمل چې ده کنه نو اخو بدعت نه ویخه زکه علیکم بسنت و سنت الخلفاء الراشدین د عمر رضی الله عمل دا خو سنت دی هغه کور ته بدعت ویل بدعت بدعت لغوی ورته ویل لکه د قران کریم د جمع کولو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې نه ابوبکر دور کې شین هغه ته بدعت نه وایي او قران کریم تر هغه سم مخه پروت حضرت عمر دا خو یو اهل اهل لغت والو دغه بدعت لغوی دی حسنه سیئه تقسیم چکم دی شریعت کې د بدعت حسنه دی سیئه پکې نشته بدعت سیئه شته بدعت حسنه نشته پلیت بیا پلیت وی هغه کې بیا خنۍ بدیو السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ دا پنځم جواب کله چې اراده وکي الله پاک فیصله وکي دی او کار اراده وکي دی او کار د وجود فانما يقول له كن فيكون پس یقینا وی الله پاک هغه شتا کن موجود شن هغه موجود الله پاک ته نائب څه ضرورت بس نفس په اراده سره دیو شی وجود راضی کنه ناغه پکې بیا خلفا صلی الله علیه نائبین صلی الله علیه اګوره فینما یقولو کن فیکون دته قدرت تکوینی یا کونی وای دا قضا چدا نفس په اراده د الله سره د شی وجود راځي دا کون فیکون بعض دا وای چې دا خود تعبیر او کون فیکون سره کړه د عام انسانانو د فهم د پاره ته د انسان کار پسې په امر سره ای په وینا سره ای په عمل سره ای اے بس الله پاک ارادو کې سمانا چې وشي ته وي شن هغه بس شفا دا شن بغیر چې نفس ارادو کې بس الله پاک هغه شنه وجود ورکړي د فهم د انسان د پر کون فیکون الله ویخه وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتاتينا آيات دا وم اعتراض جواب عدالت وقال الذين واسرا ذکر کړه عطف سره ذکر کړه د دواړو مقصد یو دی او مشوبه د دوی دا وا کته حق رسوله نو الله دې موږ ته وحي وکي یا معنا دا یا الله پاک دې موږ ته وینا وکي پیغمبران جوړې دل یا الله پاک دې یو نخره ولېږي ستا په حقانیت باندې داسې او شی چې موږ غواړو یو معجزه مطلوبه سورۃ ال بنی اسرائیل غ ذکر کړي د مکی والو اعتراض خدا وکړه نهرونه دی روان شي او دا دی او شي او دا دی او شي او د دې اهل کتاب او غیره اعتراض خدا وکړه چې دا من دی او ځل کتاب راشي څنګه معجزه چې د عیسی علیه السلام دغه شری معجزات دي تا تراشي وقال الذين لا يعلمون ګور دلته لا وقال الذين لا يعلمون دا سوق دي بعض وی دا نصرانیان دي نه بعض دا يهود دي نه بعض دا د مکی مشرکین ځکه لا يعلمون خواغه دي غره دا د چې دا درې وړونه مراد باب د اهل کتاب شروع دی اهل کتاب ته لا علمون پس وجه سره ویل مکی د مشرکین خلا علمون امیان لیکن دلته دوی ته لا علمون نفد علم په عدم عمل سره کړی دا چې عالم عمل نه کوي نو هغه تبع عالم نه ویل کی هغه تبع جاهل ویل کی او په منزل جاهل و یا کسان لا علمون چې نه پوي سوی لولا یکلمن الله ولی خبر نه کوي من سره الله تا سره الله ولی خبر وکي پس منه وکي ولی خبر نه کوي من سره الله چې ته رښتینی رسولې انک رسول چې ته د الله رسول خبرې دیو کیا سمنه مونږ ته دی وحی وکړي نه خډيري خو دو کله منل دو چې کومه غوښتي الله فرمای کذالک قال الذين من قبلهم مثل قولهم کذالک دغه شانې لکه سرنګ چې دا يهود نصرانيان د مکی مشرکین چې څنګه وایي قال الذين من قبلهم ویلی واکسانو چې مخکې د دوی نه مثل قولهم په شان د وینا نه دوی هغه کفار د امم ماضیه او خپل انبیاء علیهم السلام منتدای اعتراضونه کړیو هغه هم د خپل انبیاء علیهم السلام نه دا مطالبه کړې د وجه د زد او د عناد د تعنت نه نو الله فرمایي تشابهت قلوبهم یو شان شي دي زړه دوی پس کې پزد او عناد او کفر کې تشابه پس کې دا او کفر کې په عناد کې ا دې کې قسم تسلی شو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته چې دا وسنی خبرې نه دا ډېر پوخان را روان قد بينا الآيات لقوم يوقنون تشابه قلوب یو الزامی جواب چې مړه دا پوخانه خبره د غشان تاسو مخکنی کافرانو دا خبره کوله اوس تحقیقی جواب دا دی چې ګوره تاسو بینه غواړی یو آیت غواړی یو نخ غواړی تاسو خو یو آیت غواړی الله وی قد بینا الآیات یقینا خار کړی دی منګه علی آیات ډیر نخې ډیر دلیلونه په حقانیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو آیت نه ډیر آیات د قران نقد آیت کې لیکن لقوم یقینون دا قوم د پاره یقینون چې یقین لري تاسو تکمنګا ستا سویغه بینات راوړو کنه بیا تاسو نه منای او څوک چې یقین کوونکو دا غو د پاره من بینات راوړي دي هغه په دې پوه دي چې دا آیات دین په سغه ایمان راوړي دي ګور دوی خود رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت اعتراضونه کوي اتا منزک نمنو تا منزک نمنو الله وزل تاغه پینځو مور ذکر کی چې هغه د مسلې د رسالت سره متعلق رب د دې آیات مخ سره دا دی چې دا جاهلان خو پتا اعتراض کوي او پیغمبر ته پروا مساته تسلی ول ورکه پیغمبر درا زګه چې کله اعتراضونه په انسان باندې کیږي دا غزړه درانی هغه منته غمونه زیاتی الله پاک خپل پیغمبر له تسلی ور کوي ازاله د غم ور نه کوي ښا یقیني مسلې سره لګلې نو څوک چې ستا دا وته مني نو تداغه د پر بشیرن زیر ورکون کې او څوک چې ستا دعوت نه مني ستا حقانیت نه مني و نذیرن تیر ورکون کې ته بشیر او نذیر ولا تسل عن اصحاب الجحیم ګورته خو حق به بیان ہے نو چې څوک منی ستا دعوت نو بشیرن ته زیر ورکون کې داغه د پارا څوک نه منی نو هغه د پارا یاره ورکون کې نو چې څوک نه منی او جهنمی دی ګان نو الله وی ولا تسل ون اصحاب الجحیم تپوس نشی کې دې د تانا په بار د جهنم یانو کې رسو دا دا کول د رسالت رسو د ادا کول د حق د رسالت چې د رسالت چې کوم حق وکړ او تاغه حق ادا کړی دی نو ولا تسلو عن اصحاب الجحیم زکه دغه د سوال وکړ چې وسړی جهنم ته لاړ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو الله را لګلې دا غوې د هدایت د پر دې مسول نه نه ولا تسلو عن اصحاب الجحیم زکه علیک البلاغ پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بس دې هدا پورې چاغه بس بیان کړي دی حق د رسالت بیان کړی دی او حق د رسالت ادا کړی ولن ترزان کل یهود ولن نصارا حتا تتبع ملتهم ګوره د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم یو حرسو چیرې دا يهود او نصرانيان ګره اوس راځي تحویل قبله کې هم کنه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم اگر چې کعبۃ الله منه خو خو لیکن بیت المقدس وی چې قبله دی دا ویز چې دا نصرانه نه دا يهوديان دوی خپنشي دوی مخالف نشي یا سوال دار هغه چې ګورا د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خو رسالت عامه و نو دی يهوديانو نصرانيانو په ایمان ولې نه دراوړې الله وی ګورا دا نصرانيان يهوديان دوی ستا خبره نه مانی بلکې د دوی کوشش څه دی چې ته د دوی پرنګ منتران شي د دوی خبره ومنې ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى هچره برازي نشي دتانا يهوديان او نصرانيان حتا تتبع ملتهم تر دې پورې چې روان شي په ملت د دوی پسې د دوی دین پسې روان شي ګوره یو ملت دی بل دین دی بل شریعت دی ملت خو په لغت کې څه ته ویل کیږي طریقې ته ویل کیږي لیکن ملت په شریعت کې ویل کی شرط الله چې مقرر کړی دا په خپل کتابونو کې دغه ته ملت وي دا چې لیکي لیکي کنه یملا تملا دا ملت د ته ملت زکه وي چې دا لیک دا شریعت د الله لیکل شوی دی په کتابونو کې نو ملت ورته وي یعنی ملت یو شریعت یو طریقه هغه شر د الله چې مقرر کړی په خپل کتابونو کې نو چې دا لیکل کېږي دا لیکل شوی د نه په دغه اعتبار سره ورته سویل کېږي ملت او د جاری کولو په اعتبار سره ورته ویل کېږي شریعت او د انقیاد په حیثیت سره ورته ویل کېږي دین اکثر ملت استعمالی کی پس کی په اصولو کې ښه حتا تتبع ملتهم تر دې پورې چروان چې د دوی ملت پسې د جزان نکوم اصول جوړ کړی د دوی په طریقې پسې روان شي هر کله چې د نصرانیانو يهوديانو کوشش په پیغمبر باندې دا کړل چې دوی زمنګ ملت اختیار کیږي قل تور توا ان هدى الله هو الهدى یقینا هدایت د الله اسلام د الله دین د الله هو الهدى دا حق دی بس ور اشکال خدا راضي چې اسم او خبر هدى الله هو الهدى دا حمل په خپل ځان شو کنه نه ان هدى الله کې هدى نه مراد دین اسلام او دویم هدا نه مراد هدا په معنا د حقن سره دی نو تو ورته یقینا ان هدا الله یقینا دین د الله چې کوم دی کنه هو الهدى د الله چې کوم دین دی نه دین اسلام هو الهدى ان الدين عند الله الاسلام مخاطب خو پیغمبر دی لیکن مراد کنه ټول امت طبعا دلته خطاب ټول امت سره دی ولین تبا تاوان کچر روان شي ته د دوی خواهشات پسې بعد الذی پس داغه نه جاءک من العلم چراغ تا تا من العلم وحی علم را سره کتاب الله هغه څه وحی ده بعد الذي جاءك من العلم کبیام تا د دوی خبره او منله د دوی دعوت ته ومنه بل فرض او تقدیر او تا ته قران راغلی دی او وحی راغلی دی حق او باطل نه پیژندلی بیا خو به د عذاب مستحق ګرځي الله ګوره پیغمبر ته داسي نو چې عام امتی شي مولا شیار څوک چې شي مالک من الله من ولی ولا نصير نبی تعالی من الله ادا عذاب د الله نن سو خلاصون کې مالک من الله نبی تعالی د الله نه من الله د عذاب د الله نه می ولی سوک دوست ولا نصير نو سوک مددگار ولی د نصير فرق مخی خول ولی سره د محافظت نه دا سه څوک نشي چې الله پاک د عذاب نه دی بیا خلاص کیخه نو د قرنګ یو سړی تا یو مسله معلومه شوه دا حقه مسله ورته معلومه شوه دا عقیده د توحید دا بیا دې فریدی کنه او اذا مړه حکمت ته حکمت نه کار اخلي شرک الله پیغمبر ته سوي بل دلته من العلم وی ګره علم مراد څه دی وحی دا وحی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مطلوم و نو غیر مطلوم و ناغه منکرین حدیث د دې آیات بسوي بعد الذي جاءك من العلم الله پاک قران ته او حدیث ته سوي علم وی علم را مراد له څه ده وه الذين اتيناهم الكتاب د قرانګي رسو سورۃ البقره کې مرادي کړه یوصل پنځم سل ختم آیات چې زما د پازاب منته بیا ونیوم ختم بده کم جوان بده ختم کم خا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اوس دا یو دلیل نقلی دی په حقانیت د رسول د قران چې ګوره که تاسو د دې رسول د رسالت نه انکار کوئ نو ډیر مولیان په اهل کتابو کې شته کنه چې هغه دا رسول منی او دا قران منی تاسو کوئ انکار لکه دې زمانہ کې او حق پر سالم خلق مخالفت کوي نو په دلیل کې څوک څوک دا وی چې ګوره د پتاید کې زاړه علماو کې څو علما شته کنه الذين اتيناهم الكتاب هغه کسان چې ورکړې دې موږ غوې ته کتاب اتيناهم الكتاب کتاب علم د کتاب ورته ورکړې دې یتلونه حق تلاوته د کتاب نه مراد تورات وغیرہ قران نه ده هغه منته چې څنګه عمل پکار دی نو هغه شنه عمل کوي یتلونو یا خود تل ون ماخوذ دی په معنا د تابعدار ہے یا یتلونو دا ماخوذ د تلاوت نه دی نو اوله معنا چې تابعدار کړي دویم تلاوت کې څنګه چې معنا موږ وکړه نو حق تلاوتی مانس لایق لستل داغه داغه په معنی او ځانې پوه کړي داغه په الفاظ او ځانې پوه کړي هغه الفاظ شوی او مخارج او صفات سره وي دا الله کتاب لولي نو په صحیح الفاظ سره لولي صحیح مخارج او صفات سره لولي الفاظ ولوم صحیح ذکر دي په صحیح الفاظ سره وي په صحیح معنی سره ذکر دي دانه چې الفاظ دې ذکرې بس الفاظو پسې لګېدل لګېدل په معنی نه خبر یا معنی دې ذکرې لیکن د الفاظو خیال دې نه ساتلې نن هغه حق تلاوتی دا معنی چې الفاظ هم صحیح او معنی هم صحیح دواړو خیال پکار اولائک یؤمنون بی دغه کسان یؤمنون به ایمان راوړي په دې قران ایمان راوړي به کې زمير قران تراجي رسول الله صلی الله علیه وسلم تراجي دوی ایمان لري په دې قران ایمان راوړي په محمد صلی الله علیه وسلم ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون ګور دغه کسان د اهل کتاب دي لیکن ایمان په قرآن راوړي په خپل کتاب حق ما دا کوي لیکن ورسره ورسره په دې قرآن منته ایمان لري په محمد صلی الله علیه وسلم منته ایمان لري باجوی داس متعلق دي د صحابه کرامو سره صحابه کرام لا الله پاک فهم د کتاب ور کړی دی بیا د الله پاک کتاب لولي لوستو لوستو سره ولو اولایک یومنوی د الله په کتاب دا غوي ایمانم دیګا لیکن اول توجیه زیاته غوړل ومن یکفر بی فاولائک هم الخاسرون چا چې انکار وکړ د قران د حقانیت نه د رسول د حقانیت نه فولای کوم الخاسرون پس دغه دي کامل تاوانيان یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين ورته اوس پینځمه خبره بلکې دا څلورمه خبره ده پنځم ورسو وتقو یومن سر ذکر دي دل تبیا خطاب دے بنی اسرائیل ته ګور دلته مقرر نه راوړ مقرر راوړ لیکن تکرار نه دی ښه مخیم یا بنی اسرائیل نو دلته یا بنی اسرائیل اذکرو دلته بنی اسرائیل سره خطاب په سمانا سره دلته بنی اسرائیل له ترغیب ور کوي د توحید راشه د الله پاک توحید او منای د رسول رسالت او منای یا مخه ترغیب او توحید تن دلته اوس ترغیب د رسول رسالت ته مخه یا بنی اسرائیل سره ترغیب او توحید تن دلته اوس ترغیب ور کوي تصدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار وکړي کنه هغه بد الله پاک د عذاب نه ورې بچ نشي ښه نو یره او خرویا غا چا درور کوي چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار کوي او دا تمهید دی رسو د واقعات ابراهیم علیه السلام د پاره بس دا آیات مخکې هم راوړی دی رسو سورت لقمان کې هم راوړی لیکن دا د کلام کلام الله دی دا د بلاغت او فصاحت انتها د پکې کلماتو کې مخکواز رسواله غدواله لړواله شته دا جدا جدا حکمتونه مفسرین دا غي بیان دي د نفس مجرم نشيان معمولی و نیو عذاب ولا يقبل من عدل قبول کیا به نه کړی شي د دغه نفس نه عدل د جرمانه ولا تنفوها شفاعت ويدبور نکی دغه نفس شفاعت سفارش کول اوس ګورا دلته دلیل نقلی دی د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام مقصد پکې سره ترغیب ور کوي بنی اسرائیل وتا چراشه په ملت اسلامی ابراهیمی کې داخل شیخه بل ترغیب ورته دا ور کوي هغه ملت ابراهیمی څه شه هغه اخر الرسول له کعبۃ الله له قبله دا دا ثابتې چې په دین ابراهیم کې داخل شې ملت ابراهیم کې داخل شې ملت ابراهیم څه شه دي اخري رسول منل کعبۃ الله قبله منل کچر تدا تاسو نه منای نو تاسو په ملت ابراهیمی کې بیا نه آیا دویم د دې و مې اعتراض نو اخلا ته مې اعتراض پوری درې خبرې دي يهودو ته ترغيبان ورکول کی چې ګوره کعبۃ الله مرکز د توحید تاسو پکې شرک ولې کوي او عام انسانانو ته دې کې د مکه ولا ټول داخل پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دا خو دعا د ابراهیم علیه السلام تاسو ته نه انکار ولې کوي او دا دین اسلام دا خو د تمامو انبیاء علیهم السلام وصیت دی په دې عقیده توحید باندې او تمام انبیاء علیهم السلام متفق دا وصیت تاسو ته انکار والے کوي دغرنګي یو سو امور دلته ول بیانې اول درې امور په شان د ابراهيم عليه السلام کې یو فاتمهن بهم انی جائلک للناس امام ادری مؤمن ذریتی بیا درې امور عظمت د کعبۃ الله باندې بیانې هغه یو صد دعا د اهل حرم والو د پاره دیم دعا د تثبت او بل دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکې هغه درې امور چې بیانېږي د عظمت د کعبۃ الله هغه په هغه آیات کې ذکر کیږي ها ور سره وسره نور امور بیانې چاغه کې دعا د اهل حرم دا د هر د اهل حرم ولو د پاره دا دعا د تثبت دا دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره دا بیا زجرم دی نو بیا وصیتم دی بیا و خیانات د د دې يهوديانو ذکر کړی دي بلا ابتلا د بلا نه بلا څه ته ویل کی حقیقت ښکارا کول ته ویل کی امتحان سره سکی حقیقت ښکارا کی د ممتحن نو اذ ابتلا ابراهیم ربه او ممتحن د یو ممتحن د امتحان چې هغه سره کیږي یو انسانان امتحان اخلي هغه کی ضروری ده چې ممتحن هغه ته د مخ نه معلوم په امتحان سره ممتحن معلومیږي ممتحن یو الله پاک امتحان اخلي الله پاک سمن خلق ته داغه حقیقت ښکارا کوي ښا الله ته خو حقیقت معلوم دی داس او په امتحان سره پته لګي دی انسان او یوم الامتحان یکرم الرجل او یوهان نو امتحان کړي دی د ابراهيم عليه السلام ربه رب د ابراهيم عليه السلام واذب تلا ابراهيم ربه ابراهيم مانس اب رحیم مهربان پلار نو کله چې امتحان وکړو د ابراهيم عليه السلام ربه رب د بکلمات فيسو حکمن فاتمهن دا حکمونه ادا کړ کلمات نه سم مراد دي سو کوئی عشر من الفطره خو سم امتحان قران کریم داغه تفسیر تذکرہ کوي ابراهيم عليه صلوات و سلام د پلار مقابله کړې ده د قوم مقابله کړې ده ابراهيم عليه صلوات و سلام اور ته ورزول شوی دی زوی منتی چړ راخ کړی دا زوی او خزه صحرا کې پریخي دي قسم نا قسم ابتلاات امتحانات ابراهيم عليه صلوات و سلام تیر کړی دي دغه نه مراد کریمات نه مراد حکمونه دا د لحویانو کلمه ده کلمه او کلام دلته کلمات ګره مختلف معنی مرضی کلمات حکمونو تم وي قران کریم کې د کلمات اطلاقات مصادیق ډیر بیان شي د کلمات په مختلف معنی کې استعمال قال انی جاهلک للناس اماما ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال اني جاعلك للناس اماما الله ويل ګور امتحان کې پاس شو ممتاز پاس شو نو الله ورته فرمایل اني جاعلك للناس اماما یقینا زګر ځون کې امثال را د پاره د خلق امامن پیشوا مقتدا ګوره کده امتحان نرسو الله پاک ولدا انعام ورکړي د امامت کنه دلته امامن نبیا نبوت نه ده مراد بیا امامت نه مراد قدوه فی الدین د دین مقتدا د دین پیشوا زکه چې الله پاک انبیاء علیهم السلام ته وی اتبعوا ملت ابراهیم حنیفا تاسو د ملت ابراهیمی سره شی تابع شئ زکه نبوت دا د وجه د کسب نه نه ملایي نبوت څخه کسبي شیخ نه دی چې الله پاک دې په امتحان کې پاس کړو امام یې وګرځاو دلته امام النصر مقتدا پېښوا او کنا امام النبی مراد شي نو بیا دا مستقل دا مخه جمله سره تعلق نشتی قال انی جائلک للناس امام یقینا زه ګرځون کې ام تعالی را د پر د خلق امام النبی امام اهل تحقیق دا وی والمراد بالامام ها هنا النبی صاحب الشرع امامن لفظ په قران کریم کې ډېر د استعمال شوی دی وکړه ته تقریبا ذکر شوی دی د امامت اطلاق په نبوت باندې لکه سورۃ الانبیاء دریم او یم آیات کې راځي د غرنګي د امامت اطلاق په تورات باندې هم شوی دی په سورۃ هود ولسم آیات دغه رنګ د امامت اطلاق په نیک خلقو منته هم شوی دی لکه سورۃ القصص پنځم آیات دغه رنګ د امام اطلاق په مقتدا د کفر منته شوی دی لکه سورۃ القصص یو څل ختم آیات په هدایت سراړو ټیم ډیر زیات دی دغرنګ د امام اطلاق په شارع عام منته په یو غټ سړک منته هم شوی دی لکه سورۃ الحجر یو کما تیایم آیات دغرنګ د امام اطلاق په مقتدا د خیر منته هم شوی دی په مقتدا د شر منته هم شوی دی لکه سورت بنی اسرائیل کې رسو شپږم ایم کې راځي ښا نو قال انی جاعلک للناس امام قال ومن ذریتی ابراهيم عليه الصلاه والسلام الله ته وی ومن ذریتی اجعل من ذریتی امه معنا دا ده دغه تایمتن معنا بس کوي بیان کوون کی د دې ابراهيم عليه السلام یا الله وګرځي د اولاد زمانہ بیان کوون کی د دین ځکه ابراهيم عليه صلوات و سلام سره دا یا رشوا چې زلاړم د دین بیان کوون کی وفات نشي ګر نو الله پاک زما په اولاد کې د دین بیان کوون کی مونږ راځي قال لا ينال وحد الظالمين ویل الله پاک نرسلو زما ظالمانو ته د امامت چکم ظالمان دي صاحب اولاد سورۃ الزاریات کی رسول ذکر دی وصل دول سمات اولاد ابراهيم عليه السلام تقسیم کړل محسنین او ظالمانو ته ګور دلته داونه وی چې زمال لوز محسنانو ته شامل نو بیا بهر یو محسن نبی امام بو امام نه چې نبی واخل نن لا ينال واد الظالمین دالو زما ور ظالمانو ته نه شامل احدینا مرتبه د نبوت مراد ظالمین نه مطلقي ګناګار مطلقي ګنا چې مطلقي ګناګار وی نو نرسی دا لو زمان دا مرتبه د نبوت دغه لو زمان چې دا ظالمانو ته نرسی خوا ها په محسنینو کې با بعض امامان ګرځي ښا نبیان انبیاء علیهم السلام به الله ګرځي و اذ جان البیت مسابتا للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى دلته ذکر د عظمت شان د بیت الله د پدری امور سره هر کله د تعمیر کول کې د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام شان بیان شو و چې هغه کوم کور جوړ کړی دی کنه داغه شان بیانې په دریو طریقو سره بیانې رجوع ته لغت کې مسابه ویل کېږي رجوع ته من هغه ځای چې ورته سړی بیا بیا راځي دومره سترګې په خوږی شي دومره مینه ورسره راغلي چې سړی داغه په مینا په محبت مړی ګنانو بیا بیا ورته راځي یا مصابه اسم ظرف دی کنه تا د مبالغه ده پاره نو مصابه زیدت لو راتلو مصابه زید جمع کېدو تم وای زید ثوابونو تم وای نو کله چې وګرځو من بیت الله مصابدن ډیر زیاده جمع کېدو او ډیر زیاده تلو راتلو لناس د پر د خلقو و امنا او زید امن ګور الله پاک بیت الله ته مصابه وي امنن وي بل مصلی ورته وي واتخذو من مقام ابراهيم مصل ګور بیت الله ته مصابه وي د غرنګي و امنن زید امن هر شی پکې مامون دی هر شی پکې محفوظ دی نه پکې څوک ظلم کولې شي نه پکې ډاکې کولې شي نه پکې غلا کولې شي ګوره قسم ترغیب ورکړې شو چې بیت الله ګورا دا زید ثوابونه ده دا زید امن ده دا سم معمولی زین ده او واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ګوره د د انشائی عطب خبرې مې نشي کېده دلته لفظ قلنا راو باسه انشاء عطب اخبار منه نه نو اوې منګه ونی وې اے خلقا مم مقام ابراهیم د زید ودری دو د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام مم مقام ابراهیم او منګه ونی سه اے خلقا مم مقام ابراهیم زید ودریدو د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام مصلن زید مانز مصلن زید دعا مقام ابراهیم مقام ویل کیږي زید ودرې دو تاب المقام په پیسر شینو هغه زید استوب نتوي سړې پکې ولاړې کپروت دلته مقام ادمین تبع زیاده کړ مم مقام ابراهيم مصلى مقام نا غټه مراد ده چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام په هغه ودرې دا دیوالونه به د کعبۃ الله و نو هغه کې څه نشانات د خپو د پیغام د ابراهيم عليه السلام راغلي لیکن بیا سړي میټاو شي دي هغه غټه اوس محفوظ ده الله نو واتخذوا من مقام ابراهيم نو مقام نه غټه شو نو اونې وای د زید ودریدو د ابراهيم عليه السلام مسلن مصلن زید مانځ زید دواګانو کله چې طواف د بیت الله وشینو دوه رکعات بیا مون سره کوي کنه نو غره دا د چل ته وشي نور ارز کی جایز دي چې حرم کې دن نکایا الته دعا د پاره ودرېګا دعا وکا یا مقام مم مم مقام ابراهیم یا چې کوم ځای ابراهیم علیه السلام ودرېدلې اونې سه دا غزه د ودریدو د ابراهیم علیه السلام نه مسلن وردا دعا اول د مسلن معنا د اول معنی سره وکړه نو دغه بشي اونی وای د زید ودرېدو د ابراهیم علی السلام نه مصلن زید مانز هغه دوه رکعات ا مصلن په معنا د دعا چې کوي نو بیا داسې وای واتخذو من مقام ابراهیم اونی وای د زید ابراهیم علی السلام نه مصلن زید دعا نو د ابراهيم عليه السلام زید دعا کوم دغه مقام ابراهیم او صفا مروه او موا عرفات او مزدلفه او دا ټول پکې داخل شو واحدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين احدنا حکم کومنګا وردلته احد سره ذکر کړي چې داغه پوره کول بیا ضروری وي نو حکم کوم غ ابراهيم ته اسماعیل ته د سشيان طاهرا بيت يا للطائفين دا چې پاک کړه تاسو دواړه کور زما د پر طواف کوونکو د پر د اعتکاف کوونکو او رکوع سجود د پر د رکوع کوونکو د سجده کوونکو ګور طهارت ظاهری پاک کای پاک کای کور زما سمانه د ګندګۍ نه پاک کای ک ګندګي پکی دغه نه پاک لیکن دلته پاکواله مراسه ده دغه ظاهری پاکی هم دانو باطینی معنی پاکی روحانی پاکی هم دغه پاک کید واړه بایتیا کور زمانه پر د عبادت طواف کول کو د پارا د عاکفینو د پارا د رکوع سجود د پارا دلته ذکر د اخص فل اخص ته دا طواف خاصه د کعبۃ الله نو زکه طائفین مخه کړي دي زکه طواف بل دی خو نه کیږي دا په مون خوار دی کیږي او عاکفین د عقوف نه دي په معنا د بندش د ساري دلو اصطلاح کې عقوف څه ته اقبال الشیء على سبيل التعظيم یوشي ته متوجي شي په طریقې د تعظیم مراد نه اعتکاف ده نو اعتکاف هو جمعات سره هر جمعات سره ده لیکن د کعبۃ الله اعتکاف د نور نزیات افضل اوس دې جنا دعا د ابراهيم عليه السلام ذکر کی درې دعاګانې یا څلور دعاګانې د ابراهيم عليه السلام صد دعاګانې مادي دي نو صد یو دعا پکې روحاني ده د اوله دعا د ابراهيم عليه السلام د اهل اهل حرم والا د پاره ده اګور دلتا دیته وی عطف الواقعات علی الواقعات ابراهيم عليه الصلاه والسلام خپل بیوی او زوی اسماعیل علیہ السلام په دغه صحرا کې پریخي دي نو وخت سه آباده و غیره خو نشتی کعبۃ الله لنه دی جوړ نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام دعا کړې ده د اهل حرم والا د پاره او اسقال ابراهيم کله چې ویل ابراهيم عليه السلام اے رب زما اجعل هذا بلدا وګرځي الله دا مکان بلدن خار ور بلدن نکره راوړ الله داسې زیو ګرځي چې ضرورت زندګۍ پکې پوره کی اجل هاذا بلدنا من اور اس تو سورت ابراهيم وګورئ التم دعا کړې ده سورت ابراهيم اخر کې وایس قال ابراهیم رب جل هذا البلد دا دعا د ابراهیم علی السلام بیا کله چې کعبۃ الله جوړ شوی دی نو بیا وی هاذا البلد دا خار دا نه کرنه دا ذکر کړي الله وګرځي دا مکان بلدن خار امنن زید امن الله خاریي خلق پکې آباد کړي او د امن غهواري مختلف قسم میوي غلونه لیکن من آمن منهم اغا چاته چې ایمان راوړي د دوی نه بالله تعالی او یوم الاخر پر ورځ اخرت دا د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام اشتهاد زکه غي من ذریتی کنو الله الا الا هو حدیث ظالمین دا امامت ظالمانو ته وره نرسیخه نو دا خیال دار کې چې دا چې مؤمنان نه هغه نه علاوه د رزق مستحقین بس حکم نه کړ الله وینا نه قال ومن کفر دلته معطوف علی محذوف ارزق من امن ومن کفر الله ورته روزي ورکوما هغه چا تور کوم چې ایمان راوړي او هغه چا ته مور کوم چې کفر کړي نو فامتعو قليلا پس فیدا ور کوم دې کافر لرا قليلا فامتعوه پس دل فیدا ور کوم قليلا لګه مودا لګه مودا سمانه چې سمره د ژوند دې کنه قليلا لغنا لغمودا کافر له خډیر زیات ورکړل دنیا ته فائدہ ولا ورکو من لغمودا الله دنیا ته قليلا نه لیکن ثم استره الى عذاب النار بیا برا کا حکم دلرا راکش پہ کما عذاب دورتا وسیق الذین کفر د ابراهيم عليه صلوات و سلام شان بیان شو اوس دلته ذکر دا کوي دا غدوی می دعا تذکرہ دا اصل کې او دا دعا اصلا نه ده بلکې طبعا دا ځکه درې دعاګانې لیکن چې دا وسره شمار شین بیا سلور دعاګانې ګرځي ابراهيم عليه السلام وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ کله چې پورته کول ابراهيم عليه السلام القواعد بنيادنا من البيت د بیت الله و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام قواعد د قاعده جمع ده قاعده څه ته ویل کېږي بنیاد ته اساس ته نو ابراهيم عليه السلام قواعد پورته کول قواعد څنګه پورته کړي بنیادونه څنګه پورته کړي نه بنیادونه مني دیوالونه پورته کول یا په خپل بنیاد کې یو باغی دیوال پورته یا غ بنیادونه ورته الله پاکو خول دا کعبۃ الله ور حدیث کې راځي چې دا کعبۃ الله د بیت المقدس په منځ کې صالح کلا عمر ده حالانکه ابراهیم علی السلام او سليمان علی السلام په منځ کې په سونو زرګونو عمر ده اصل کې تعمیر د کعبۃ الله والملائکه کړي دي تعمیر د بیت المقدس ما والملائکه کړي دي نو الله ماک ملائکه ته وی چې دا کعبۃ الله جوړ کړي نو بیا صلی کله رس ورته بیت المقدس جوړ کړي دا ما نو دا کعبۃ الله تعمیر او الملائکه کړي دي بیا آدم علی السلام هم کړي دي بیا شیخ علی السلام هم کړي دي بیا باز یهود علی السلام هم کړي دي بیا د نبی صلی الله علیه ابراهیم علی السلام کړي دي بیا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په دور کې شوه حتیم چې ونه بار حتیم نه کټ کول صحیح ست نه بار پرې خېدا بیا رستو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم با عائشہ رضی الله عنها ته کچر تستا دا قوم نو مسلم نه دار سره يرنه چې دا به تی تربي ترشینه ما بعد په قواعد په هغه طریقې سره جوړ کړو لکه څنګه چې ابراهيم عليه السلام جوړ کړو ابراهيم عليه صلوات و سلام چې جوړ کړو دوه دروازې وي دروازې پزما کمانته وي ادا حاتم وغيرها پکې دن نو لیکن عبد الله ابن زبیر بیا دا جوړ کړی دی په دغه طریقې بیا چې حجاج عبد الله ابن زبیر ځن شاهد کړی دی هغه دا خو د ځان نه دا کار کړی دی دوه دروازې پکې هغه پرېخي بیا هر رشید بادشاہ وی چې زم دې کې سکار کو امام مالک رحمت الله علیه نه دا خو بتا سواس یو ملعب جوړ کړي دا باري ورازي چې بس خپل بادشاہ په خپل خپل طریقې سره جوړي نه بن شوخه او اسماعیل په عتب کړي دی ځکه اصلا ابراهيم عليه السلام جوړون کې ابراهيم عليه صلوات و سلام خصوصي دعاګانې کړې دي زوی پرېخه دې خزه پرې خوشي بیا ما ادوا الله قبول کړي وته بنو جرهم قبيله رااله مارغه برداسي مارغان روان لاندې وي وبشته تجربه کارا سړی چولې کړو ابي زمزم دې وبو نه موږ استفاده کول شو کول شي هم ملکن نشي کول حضرت هاجر علی السلام ورته الته بیا غا باد شي دی پاغو کې اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام وعده کړی ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل د خواته راغله بیا راغله بیا ورته یاد ده الله حکم دی چې اوس کعبۃ الله جوړ کوخه ابراهيم عليه الصلاه والسلام دیوالونه وی دیواله غټي ورک دانه چې دا یو عمل او شو د عمل نورستو ته دعا کو ابراهيم عليه السلام کړل نو توس کا نه ابراهيم عليه السلام چې کله دا دیوالونه خېږي دوړ زوی پلار دعا کوي ربنا تقبل منا اے رب زمنګا قبول کړه زمنګنا د عمل زکه انک انت السمیع العلیم یقینا خاص الله پاک اوریدون کې د دعاګانو یا علیم پوی دا چا په عمل باندې الله ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا دا اوس بل دعا ده دي ته دعا د تثبت د دین وای او د اجرا د دین وای ښا الله پاکا په دې دین منته منکلک کې الله او دا الله دا دین زمنګ په اولاد کې جاری ساری کی دعا مقصد دا اے رب زمنګ وجعلنا وګرځي الله پاکم منګه مسلمانینی لک دوړه دعا کوي زوی خپل الله وګرځي منګه مسلمانینی لک همیشه اخلاص قبول کی خپل دیتا دعا د تثبوت ورګه مسلمانان خو هو الله پاکم من کې تثبوت راواله ومن ذریتنا امه مسلمه لك الله دا اولاد زمنګنا امه مسلمه لك یو ټوله مسلمه لك اخلاص کون کې خپل یعنی او ګرځي دا اولاد زمنګنا یو جماعت یو ټوله اخلاص کون کې د خپل ځان الله دا دین جاری او ساری او ساتي دلته من ذریتنا اولاد د اسماعیل اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ته اشاره ده ومن ذریتنا امه مسلمه لك د امت باندې مخکې تاسو ویلې الله پاک زما د اولاد نو ګرځي یو امت یو جماعت امتن امه یا امو په معنا د تابعداري سره راوي په معنا د سره تابعداري سره دویم امت هغه چاته وي الله او خی من ته مناسکنا طریقې د بندګۍ زمن مناسک د منسک جمع او منسک هغه زید قربانای ته وي زید وینو ته یو ته وي دغه رنګه منسک افعال د حج ته ویل کی دغه رنګ د مناسک اطلاق په عبادت او منتیم کیږي نو ارینا مناسکنا او خی منتا افعال د حج زمنګا وتب علینا مهربانیو کی الله پاک په موږ باندې ګوره توبه مستلزم د ګنا نه ده دا یو تعبد دی وتوب علینا الله مهرباني کو په موږ باندې انک انت التواب الرحیم یقین خاص الله ته توبه قبول انکه رحم کو انکه ګور دلته دو توبه سوال کړي دی کنه ساله توبه ما عصمتهما توازوا وتعليما لذريته اولاد ته تعلیم ورکړي دی چې تاسو دعاګانې غواړئ نو په دې طریقې سره غواړئ دا وز دعا در ابراهيم عليه الصلاه والسلام زمنګ در رسول دپا دا دعا روحاني ده زکا الله پاک مکان جوړ کړي دي او الته مکینانو آباد کړی دي وز دی یو معلم او د کتاب ضرورت دی دوته د کتاب ضرورت ته څنګه یو ژوندۍ خو به تیرې چې ژوندۍ تیرې ژوندۍ تیرولو د پاره د ژوند تیرولو د پاره څه قانون ضابطه پکار داغه خودن کې هم پکار نو سوال کوي ربنا وبعث فيهم رسولا منهم اے رب زمنګا وبعث فیهم اولیگی فیهم فدوی کی دا هم ضمیر دغه ذر ومن ذریتنا امه مسلمه لک تراجه او دا سوق د عرب دي کنه بنو اسماعیل سری عرب بعث فی الامین سورۃ الجمعہ کې راځي دا امین سوک دی عرب دی دا نو الله ولېږي په دې عربو کې رسولا یو پیغمبر ومنهم چې د دوی نوی د دوی د جنس نوی اونو ګور په دې آیات کې اولن درې ذاتی صفاتونه د پیغمبر خدای صلی الله علیه وسلم ذکر کړی یو صفتی ذاتی د پیغمبر دا دی چې دی عربي وي دی عربي دی دیم دا چې دی رسول له درې منو هم چې د دوی د جنس نه د دوی د جنس معنی چې انسان دا درې صفات ذاتیه د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم عربی دی رسول دی او بشر دی انسان نو څوک چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صفاتو نه انکار کوي کا یا پکې شک کوي روح المانی وغیرہ ټول دالی کی هغه مسلمان نه پاتې کیږي وسړی دا وي چې دی عربي دی او کنه دی یا د عربیت دغه د انکار کوي یا د رسالت نه انکار کوي یا پکې شک کوي یا دغه د بشریت نه انکار کوي یا پکې شک کوي دغه سړی دا کافر دی یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الكتاب والحکمه درې صفات د پیغمبر ذکر کړنو درې مقاصد د پیغمبر د بعثت ذکر کی درې مقاصد د پیغمبر سدي یتلو علیهم آیاتک د تلا یتلو په سلک چې علی راشید په معنا د بیان سره راځي چې بیانوي په دوی منتی آیاتک آیاتنا ستا دا درې مقاصد دی یو یتلو دیم و یعلمهم درې مو یو زکیم ګوره طریقه هم دا ده پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم اول کار د دعوت شروع کو بیان بیان نه شروع کو نو چې بیان کوي کوي دعوت ورکوي ورکوي نو ستا بس درس د قران کریم شروع کې مستا بس حلقه احباب جوړ شي سم متعلقین به جوړ شي نو چې کله ستا حلقه احباب جوړ شو نو سبا تاسو سره بیا دی رکیږي نو بیا به د غیر پر د مدرسې ضرورت نو مدرسه به قایمي اګوره دعوت به د څه شي ورکړي ګور قران کریم نصاب تبلیغ دی وی دعوت کار کوي دعوت ور کار کوي بیان نه کوي دعوتونه ور کوي دعوت د چشي د آیات ک پکې نه وي چې دعوت د قران کریم بیان د قران کریم پکار ځکه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بعثت اول مقصد نو چې کله ستا حلقه جوړه شو نو مدرسه جوړه شو نو ويعلمهم الكتاب والحکمه ستا نصاب د تعلیم به وسی ستا نصاب د تعلیم به قران او احادیث وی تبا په خپل مدرسه کې قران بیانای او احادیث بیانای لیکن هر کله چې اهل عاجمی هغه په عربیت نه پوهیږي هغه په قران او سنت څخه پوښ نو په نصاب تعلیم کې بیا داسې فنون کې د چپاغه سره ته قران او حديث زده کړه کولای شي بیا پکې علم بلاغت کې دا علم لغت کې دا علم نحو و غیره کې دا بیا پکې اصول فقه هم کې دا نه فقه پکې هم کې دا نو اصول حدیث کې دا ټول مبادی دي دا بنیاد دې د ذکر د قران او د حدیث لپاره مقصد قران او حدیث وس واجبہ خبره ده مدرسې دی قران پکو نو مم نشتی جلالین دی یا بیزاوی دا یا کال کې لز لز سپاری دی هغه زما شان یو نه پوا زما شان چې نه پوی نو غلا ورته نو فارغ شینو په قران منته یو عالم نه پوا بس هغه عالم سي او حدیث خدا دې چې تمام حدیث په یو کال کې چې شپږ شپږ ثواب پینم پینم سوا وو سوا صفحات باندې مشتمل کتابونه سیاه ستا نو اول به ورته سړی لګیای ښا استادان برته لګیای په یو څو کتبو کې به خپل تحقیق کوي کوي کوي نو چې کله وخت دې شنو بیا ته ته پانه لس لس شل شل ختم نه په قران یو عالم پوښنه په حدیث پوښنه خدای د قران او د احادیثو د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مقصد څه دی یو خدل ته حکمت په معنی موږ د سنت وکړه حکمت په قران کریم کې شل زه تقریبا شل مقاماتو کې تقریبا ذکر دی وځي داغه مصادیق چې بیانېږي وې و مصادیق بیانېږي وځي حکمت بیانېږي شل ځې حکمت بیانېږي وې مصادیق بیانېږي علامه قتاده چې حکمت په معنی د سنت دی ښه ځکه قران کریم کې خو کلیات بیانې دا شردا لتبین للناس دا تشریح دا حدیث سری تشریح وضاحت کوي نو قران از ذکر پس سره کی په حدیث سره کی نو قران تشریح پس سره کی په حکمت یعنی سنت سره کی یا حدیث سره کی خدا کتاب الله او د حکمت مقصد سره پدې سره صح حاصلې نو یو زکیهم دا اس مقصد مقصد الامرین ويزکيهم په کتاب الله او سنت سره تزکیه راځي دا عقیدی راځي دا عمل راځي قران او سنت سره تسخی عبادت خي معاملات تمام شزونه خي ذکر اسکار خي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د ناس ته د ودریدو د پری وتو گاڑی د خاتو تمام پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دا غي اسکار خودري دعاګانې خودري لیکن افسوس دا دی چې هر زمانہ کې کوم مصطلحات شرعیه دی هغه بدل شي دي هغه تسکیه اوس هغه تسوي علم سلوک هغه ته علم سلوک یا علم تصوف وغیرہ دانا چې علم تصوف دا سناروا علم تصوف علم سلوک علماء د دې لپاره دا طریقه اختیار کړه چې دې کې تزکیه د نفس دا وشي چې په دین باندې سړی پابند دي سره ذوق شوق پیدا شي دین سره محبت پیدا شي دغه یو درسګا دی لیکن کته د قران او سنت په مقابله کې خپل مرشد سو کو ګرځي یو بل سو کو ګرځي کندا بیا صحیح ځکه هغه درته وي زر زله با استغفار وای زر زله با دا وای نو پیغمبر تا ته چې کوم اس کار خو دې هغه در نه پاتې باغ اس پر ماته پیر سیب دا خو دې دي د قران سنت په مقابله کې دا چې وسړی خپل مرشد ګرځول چې بیا د قران سنت در نه پاتې نه دغه سر د قران او سنت تقویت راځي بیا خبره خده څوک شیخ د دې لپاره نه پیر د دې لپاره نه څوک چې یو پیر د دې لپاره نه چې دا ماته سکی لار خي ماته به هدایت کی دا گمراه ده ها کاغه هدایت دا معنا چې قران او سنت بر تخی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت بخی دا صحیح خبر قران را تخین او خبر کناغه پکې نوري طریقې پیر سي اکثر امیان دي جاهلان دي پیران دي امولیان سړي مریدان دي انك انت العزيز الحكيم ګوره دا فواصل د دې مستقل جدا حکمتونه ښه الله دا دعاګانې مونږ وکړې الله د دې دعاګانو قبلون کې ته انک انت العزیز اوس دې جنا ګور هر کله چې مخه ذکر د ملت ابراهیم یوش ملت ابراهیم سره چې کعبۃ الله صدا قبله ده ملت ابراهیمی سے شری دا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ملت ابراهیمی سے شری دا الله توحید منل دین اسلام وس الله پاک زور نه ور کوي غچاتا چې څوک دا قبله نه مني کعبۃ الله څوک چې انکار د رسالت د رسول الله نه کوي کنه څوک چې توحید نه منکر دی نو الله پاک هغه له سور کې حضور انور کوي و من يرغب عن ملت ابراهيم رغبا يرغبو د دې فصله کې چې کلا فی راشي ګر دا په معنا د محبت سره راځي بیا لیکن چې فصله کې عن راشي نه په معنا د اعراض سره او دا استفهام انکاری دی ومن يرغب عن ملت ابراهيم اعراض نه کوي د ملت ابراهیمی نه او په نګرځي د دین د ابراهیم علی السلام نه الا من صفه نفسه مگر هغه څوک چې بیقوف وی زړه د دوی ور صفه چې بیقوف کړي خپل ځان مانه خو اصل مندا کړ نو صفیه خو دا لازمی دی متعدی نشي کېدای نورس نفسه چې ولا راوړل اصل کې صفیه په معنا د جاهله سره دی هغه بیا متعدی کیږي الا من صفیه نفسه مگر هغه څوک چې جاهل کړي وي بیقوف کړي وي نفس او خپل نفس خپل الا من صفیه نفسه ځان جاهل کړي نو څوک چې په ملت ابراهیمی منتی نه الله غته سي جاهل له بیقوف دې قمقل له نو او يهودو تاسو په ملت ابراهیم منتی نه او تاسو جاهلان یې ولقد استفینا فی الدنیا و انه فی الاخرته لمن الصالحین دلته وس علت د حکم بیانې چې ګور په ملت ابراهیمی منته روان شو دا ولی ولقد استفینا فی الدنیا خامخ یقینا ورکړې دې موږ د ابراهیم علی السلام په دنیا کې په دنیا کې څنګه غوړه کړې ده د د فولاد کی کتابونه سماوی راغل د د فولاد کی انبیاء علیهم السلام تر محمد عربی صلی الله علیه وسلم پورې دا د مصطفیت ته ګل وانه فی الاخرته لمن الصالحین یقینا د پاخرت کې لمن الصالحین خامخ د کامیابونه ده د مراد حاصلونکو نه ده ځکه صالح هغه چاته چې عمل کوي نو آخرت کې خو به عمل نشتی کنه لمن الصالحین سمانا هغه نتیجه مراد ده چې دې به د کامیابونه یا د جماعت د صالحین نه وي اذا قال له رب واسلم وز دې الله پاک ولې مصطفی کړي ره د تعالی استفینا فی دنیا د دې علت بیان نه اذا قال له رب واسلم ورا دل چې الله دا مقام ور کړي نو راشه کله چې وې د تعالی د اسلم اخلاص کوا او همیشه کوا اسلم اخلص ما همیشه اخلاص کوا قال اسلمت لرب العالمین وی ابراهيم عليه الصلاه والسلام اسلمت لرب العالمین ما ځان خالص کړې د همیشه د رب العالمین لپاره ارسو سورۃ الانعام وګورئ سورۃ الانعام چې د دې دین اسلام د دې ملت ابراهیمی وصیت ور ابراهیم علی السلام کړي کدا سو کوی چې مونږ ته خود دې پته نشته چې دا دومره غوره ملت ته په دې منطق ابراهيم عليه السلام یا يعقوب عليه السلام هغه خود دې سو وصیت نه کړي اصل کې دل ترد په بنی اسرائیل باندې زکه چې هغه دا وی کړ چې موږ ته وصیت د ابراهیم علی السلام د دې انبیاء علی السلام د سده د د يهوديت او د نصرانيت الله وینا نو وصابه ابراهيم بني پوخ وصیت کړی دی په دې دین اسلام سره ابراهيم عليه صلوات و سلام خپل اولاد تا و يعقوب يعقوب عليه صلوات و سلام هم کړی دی څنګه وصیت کړی یا بنی ان الله استفا لكم اے بچو تمام اولاد تا ابراهيم عليه السلام وصیت کړی يعقوب عليه السلام کړی یقینا الله پاک ورکړې دې تاسو د پر ادینا دین یعنی دین اسلام دین توحید دا کلمه توحید دا دین اسلام دا الله تاسو د پر غره کړې دې نو فلا تموتن الا وانتم مسلمون پس ممرې په یو حال کې الا وانتم مسلمون مگر پدا سه حال چې توحید والے تاسو د دې دین اسلام مانون کیه ګورم مر خو در باندې برازي او چې مر در باندې په حالت د اسلام کې راشي دي کې اشاره ده دوام د حال د اسلام ته چې همیشه په اسلام کې پاتې وي یا وصا بیا ابراهیم سره د فدی او وهموش وکړه هغه دفه د وهم په دې طریقې سره چیرې دا دین ابراهیم ملت ابراهیم داسې ضروری دی چې دا دومره ضروری دین دی دا دین اسلام نو بیا دا يهوديان نصرانيان دوی ځانتا نور نسبتونه ولې کوي دو ځان ته يهوديان او نصرانيان مسلمانان ځان ته ولینو ځان ته مسلمانان ولینو الله وی دا خو د وخت سره د نوم د اسلام راغله دي او په دغه دین اسلام منته دی انبیاء علیهم السلام وصیت کړي دي خو دوی زدن عنادن هغه پرې خېره نو ځکه یو وصابه ابراهیم ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت اوس دې ځنه ذکر کوي دوی تای من صفحانه دا بے قفان دي وز د دوی اقوال او افعال د بے قفته ذکر کوي د دوی د صفاحت اقوال او افعال ذکر کوي دوی ته زجرونه ور کوي الله ودا بے قفان دي جاهلان دي نو څنګه جاهلان دي دا کوئی اقوال او تو ګره ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت ګوره دا بنی اسرائیل وی ګوره یعقوب علیہ الصلات والسلام وصیت د يهودیت کړي دی وصیت د يهودیت کړي د دین اسلام خو نه دی کړ سره خو الله او وصابیا ابراهیم وبنی و یعقوب نو الله یا من کنتم شهدا د ام په معنا د حمزه سره د حمزه استفهام انکاری دی ام کنتم شهدا اے یهودو آیا وای تاسو حاضر نه وای حاضر اکناغه مشران مراد شي چې هو وخت نه بیا به استفهام تقریر شي اذ حضر یعقوب الموت نو چې حاضر شي حاضر شنو بیا وصیت څنګه کوي دلته حاضر به معنا قربا اذ حضر یعقوب الموت کله چې دې شو یعقوب علیه الصلاۃ والسلام ته مرګ یا معنا دا کوي چې کله حاضر شو یعقوب علیه الصلاۃ والسلام ته الموت اسباب د مرګ علامات د مرګ اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي او وصیت سو ماذا قال لبني کله چې ویل یعقوب علی السلام خپل اولاد تا ما تعبدون من بعدي د چا عبادت بکو رسو زمانہ رسو مر زمانہ دلته مقصود تثبت ته دانه چې هغه هغه وخت اولاد د یعقوب علیه السلام چې کوم موجود د یعقوب علیه السلام دا خبره د شک په بنیاد نه کړي بلکې د تثبت په بنیاد باندې کړي چې هر پلار چې اولاد ته وصیت کوي نو د پاره د تثبت کوي نعبد الهک و اله ابائک او ابای جمع راوړه د اب اطلاق په نکمنه هم کېږي نه پتر منه هم کېږي الام حسین او ابي نو ابراهيم عليه السلام د يعقوب عليه الصلاه والسلام سره نیکه دی اسحاق عليه السلام پلار د اسماعیل عليه السلام تر دی لکه اوس هم بعضی خلک نسبتونه کوي کنه زمنګ نیکه داسې او نیکه داسې او داغه اعمال ذکر کوي دا بعضی د نیکه بهادری ذکر کوي د په دې ځنه پورته کیږي د غرنګ يهودو د د نیکونو په اعمالو منته فخر کولی الک تاسو د نیکونو اعمال ولا تزر وازره وزر الله وی تلک امه اشاره ده دغه انبیاء علیهم السلام اسماعیل علیهم السلام ابراهیم علیهم السلام دغه یو جماعتو قد خلت لا قد خلت دا خو تیر شوی دغه جماعت د انبیاء علیهم السلام خو تیر شوی مړ دی او ژوند دی عیسی علیہ السلام ژوند دی کنه قد خلت خو تیر شوی دی زمانہ تیر شوی دا لها ما کسبت دغه امت د پر دغه جماعت د پر ما کسبت بدله دا عملونه دا چې دوی کړی ولکم ما کسبتم تاسو د پر اجر د هغه عملونه دي چې تاسو تاسو کړی تاسو له تاسو عمل غو تاسو دغه په عملو نشئ تلخ ولا تسلون ما كانوا يعملون تپوس نشی کې دې د تاسو نه اما په بار دا عملونو کې کانو یا عملون چا وې کول تاسو دا غوي مسئول نه کما لا يسالون عن عمل څرنګه چې هغه مسؤل نه دي تاسو د عمل نو د غرنګ تاسو هم د هغه د اعمال مسؤل نه ولا تزر وازره وزر اخرى په خپل خپل عمل کې راي ساره وقالو كونوا هودا او نصارا تهتدوا دا زجر دی بل او دلته زورونه دوله ورکی په سمانه چې ګوره دوی خلکو ته دعوت ورکې دی دیني باطله يهوديت خو یو دیني باطله ده نصرانه یو خو دیني باطله ده دوی محرف کړي دي قل بل ملت ابراهيم حنيفا ته جواب وکړه چې کله څوک دعوت ورکړي دیني باطل ته دغه د کې ویوا ته پاسې کنه دعوت د حق دین بقای کنه الله خپل پیغمبر ته وایا بل ملت ابراهیم حنیفا بل نتبع ملت ابراهیم بلکې منګه تابعو د ملت د ابراهيم عليه السلام حنيفن چې پوخ موحدو حنيفن حال کې پدا سي حال کې چې پوخ موحدو حنيفن د حنيف نه دی دي کې د دې دوه ماده دي دوه معنی په یو معنی کې اثبات نه بلکې نفی ده یو معنی د حنیف د کوګواله نه بل معنی کې صدا استقامت ترک شی وجدان شی حنیف لیکي نو معنی کې د حنیف مرکب دی اکثر چې خلق دا معنی کوي حنیفن فدا سي حال کې چې ولاړو په توحید امائلو د نور ادیانو نه نو معنا دا کې دا معنا صحیح ده معنا کې مرکب بل تاسو يهود او نصارا خو مشرکان او ما کان من المشرکین دغه تصریح به مولا مزمنان وی نو ابراهيم عليه السلام د ډلې د مشرکانو نه قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ورد الخطاب د مؤمنانو ته او اصل کې دل ترد دی د دوی په هغه افترا باندې افترا د دوی سوا چې دوی جګورا دي صحابه ته وایي چې دا عیسی علی السلام دوی نه مانی موسی علی السلام نه مانی عیسی تا سوې مشرک وې موسی تا مشرک وې نو الله ورا شه د دوی جواب وکړ زمن ایمان واورای چې موږ موسی منو نه منو عیسی منو نه منو اوس درمنی و اعتراض کی کنه دي حیات النبی نه منکر دي غواز یا بس دا مسله دې شروع کړه دنیا کې بس چهل پهل هن هن ډوړې په خره نو ته خپل عقیده اظهار کوي کنه زه خو د پیغمبر ممات منم زه د پیغمبر حیات منم مو دنیا منم حیات برزخی منم تعلق د روح دغه جوسی سره منم حیات برزخی اعلی او او فق په هر چا نه منم بس ختم شو تاسو نور څه کړ دی ولیکن لا تشور د عالم غیب تعلق جدا دی دغه احکامات جدا دي د عالم شهادت جدا دي او د عالم غیب خبر راوړي دلته چې الله دغه سند ویلي پیغمبر دغه تفصیل نه دی کړی وی عذاب قبر نه مني عذاب القبر حق سوق چې د قبر د عذاب نه منکر دی عذاب فی القبر هم دی عذاب القبر هم دی کیفیت کې د علماو بیا اختلاف شته آس بازي پکې اچھا د مثالی او قائل هغه د اهل سنت کې داخل ساقم یو قول نه لیکن زمون خو عقیده دا چې تعلق د روح دی جسی سره دی دا کر ریزی ریزی شي ریزی ریزی شي لیکن چې مؤمن دی الله ولا نعمتونه محسوسي دی نعمتونه محسوسي اوده ده کنه او چې ودی ګرځي پکې مزو کې هم ګرځي عقل نه کلا خوب کې سړی اول شي ډیر زیات کمر نارتاوي کی دا گاډي نارتاوي دا سي کارو شي خوب سړی ویل یو یو داسي کار ته نصادر شي چې الله زه خو مړ قیم چې سترګي کولاو کی وسړی دا خو خوب مې نه ته د عالم برزخ د عالم غیب خبرې دلته دا څه مقصد چې اصل قران پاتش عقیده بیانېږي د عقیده رسومات دا خلق په دغه بدعاتو کې اخته عوام له پکار د چې د وای ټکې وای وای وای زغلې دین د جګړو د غویمو شي ګرځول نه په دین کې اصول دین کې څه اختلاف نشته د اهل سنت الجماعت مسائل فروعیه دا خو د علماو ذوق شوق دی دا باب وسیله ده عمل د پیغمبر مختلف راغله د صحابه او د دور نه صحابه او د دور نه عمل دا سره راغلی اې اختلافات صرف په دلیل سره د خبره هغه د مناظرو د مجادلو یو بل وول ټکول کنزل یو بل گریوان نشلول خلق ته ځان به عزت کول د لوی بی دیني ده د دې نغټ بی دینه په دې زمانہ کې نشته د لوی بی غیرت ذلیل دي عوام له پکار دی چې رائے کوي صحیح دینو خیا بس په خبره کې اخته یار بل هغه څوک چې الزام کوي نو خپل جواب وکړي کنه خلکو ته زمونږ عقیده ده دا بس شیخ الاسلام سره ملاقات شو زمو مشرانو زور سره تقی عثماني صاحب سره عقیده د حیات النبی د سمال موتا د وسیله وغیرہ خو ارګان شو څه زمانہ کې شیخ عبد السلام رحمت الله علیه د شیخ مفتی رشید احمد سره اگر او ملاقات شو چې د خلق داسي وي هغه ځا قاعده بیانوم ز خپل کوم اعتراضات چې دي داغه په باره کې زه تاسو خپل وضاحت کوم هغه هغه اریان شو هغه هغه کیسټ دی عبدالرحیم ته برو کړی دی ټیپ خبرې دي کسان گواهانم دي هغه نن سبا ننانه مې دی د دې بندیان ننانه مې فیصد پسلو کې ننانه مې فیصد دا بریلیان چې بیا هغه هغه غسل یو فیصد چې بیا سل دې کې هغه تقسیم چې بیا ننانه مې فیصد شیګان هغه هغه کې یو کې چې بیا یو فیصد پاتې شو هغه دې بندیان الحمدلله غي شاو توحید او سنت والے عقیده بیانې د قران او د سنت مطابق بیانې خلق اول جاو کړي دي د بدعتانو خنازیرو او فتوا د مونږ نه کی مونږ فتوا فتوا د قران او د سنت مطابق پکاري بعض مدارس سره زميلاو شو وي مونږ خبر نه یو الکه څنګه نه خبر یا فتوا تاسو راوړه بیا مېز کې د حالات رااله وای کیره کنه چې خبره ختم شي هاتو برهانکم تقیسب د منغوي چې را بس ته زمنګ د پاره قاری طیب دو تن یو طرف نه ورته موقف وورا چې څه فیصله دی وکړه خلق ته ناسي لنجه جوړ کړی دا څوک په سیاستونه کې څوک په خېټه ساتي دغه ګوره کنه دغه سم مناظره ده ما ته یو مناظره وکړي چې هغه د اصولي مناظره خو بس غوی غوا د مجادلې دي یو بل به عزت کول دي شرمول دي مناظر خدای چې زپ ځان پوه کم که زپ باطل منم نو یو تنگ دي دا تر اوسه پوری وای چې زپ باطل منم نو الله ويقول وامننا ایمان والو تو یقید بیان کوي و آمنا بالله ایمان راوړل موږ په الله او د الله په اولوہیت معنی پر ربوبیت معنی په اسماء او صفات معنی د الله پاک په احکامات معنی تمام ارث پکرا لخوا وما انزل الینا وما انزل الی ابراهیم او په هغه کتاب باندې چې موږ ترا لګلې شوی دی الینا یې ویګا علینا خو علا خو د پیغمبر د پاره وما انزل الی ابراهیم او هغه چې هغه کتابونه چې را لېګل شي په ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام ول اسبات او په اولاد دا وي جمع د سبتون دا سبت ویل کی یو ول پسې تل اولاد دغه ټول اولاد منه نه خو اولاد کې کوم انبياله مسالم پاغوی منته باز وین لس صحیفه په ابراهیم ابراهیم علی السلام راغلی دا غ اشاره صحائف ته ده صحیفه ته ده وما اوتی موسی و عیسی او هغه کتاب چې ورکړی شو موسی علی السلام ته عیسی علی السلام ته دې تفنن فل کلام وی الته ونزل دلته اوتیا نور حکمتونه مفسرین بیانې نو قران خو د حکمتونو معانی او نډک ده کرخه نه بسړې ونه بس تفنن فی الکلام موسی له تورات ورکړې عیسی علیه السلام له انجیل اګور عیسی موسی علیه السلام له داسې تخته ورکړې شي نو اوتیه استعمال په محسوساتو کې کړ او عیسی علیہ السلام تبان ذکر کو ما اوتی النبیون من ربهم او هغه صحیفه یا کتابونه چې ورکړې شو هم بیا له مسالم تم ربهم طرف در رب د دوینا د هغه انبیاء علیهم السلام چې د ابراهیم علیه السلام نه مخ کیو او سو انبیاء شلو پوری تقریبا انبیاء علیهم السلام د ابراهیم علیه السلام نه مخ کی راغل لا زیات بازی وای لا نفرق بين احد منهم تفریق نه راولو جدا والي نه راولو منغه په مې د یو تن د دوی کې تفریق جدا والي نه راولو په ایمان جدا والي نه راولو منغه بین احد منهم بین اضافت جمع تکیدل تا احد مانن جمع ده تفریق نراولو منګه جدا والے نراولو په مین د هر یو تن منهم د دوی یو تن کې موږ جدا والے سمون هر یو منی زمون ایمان نه ښه ور یو تفاضل یو تفریق تفریق نشتی انبیاء علیهم السلام کې په ایمان په ټول زمون ایمان ها تفاضل فل انبیاء شته کنه زمون نبی صلی الله علیه وسلم فضیلت کلی فضیلت دی د نور انبیاء علیهم السلام فضیلتونه هغه جزئی فضیلتونه دي بل ونحنو له مسلمون او تاسو خو سم نه او سن منای بل اصل خبر او ره ونحنو له مسلمون من خاص الله لرا اخلاص کوونکې د توحید یو تاسو خدای الله سره نور مخلوق صدر کړی د الله نه ما سوا بل چاته چغاوي موحدین ومن دا امت او دغه تقول ومن خطاب من صحابه کرامو کا او داس هغه دا صفات چې چا کی دا سی ایمان تمام مؤمنان ته مراد دي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا چونکه دلته خطاب صحابه کرام او وخت او نزول د قران کریم په وخت صحابه کرام ده وز دوه مو ایمان ایمان راوړل دي مونږ ایمان راوړل دي دوه سوي چې مونږ بس جو مونږ ایمان راوړل دي یا فإن آمنو اصل کې دې کې رد دې د دوی پاغه قول چې دوی وی هدایت په يهودیت کې دي په نصرانیت کې دي يهودي شکون يهودنا او نصارا دا ویل د دوی په دغه قول منترد دي دلته چې نه هدایت پس کې دی په ایمان د صحابه کرامو کې دی چې هغه شان ایمان چا جوړ کړ په يهودیت او نصرانیت کې نه دی معیار د ایمان صحابه دي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به پس کدو ایمان راوړو د يهودو او نصرانیانو بمثل ما آمنتم به په مثل دا غي چې ایمان راوړل تاسو پاره نو فقط اهتدوا پس یقینا د هدایت بیا مون دلته مثال په معنا د ذات سره واخلای کنه ځکه مثال د شیخ او غیر د شی او ایمان دلته بالله دلته خدای الله مثلیت بیا ثابتي چې د الله مثال شته نه مثال په معنا د صفت یا مثل په معنا د ذات پس کدو ایمان راوړل په هغه ذات باندې امنتم به چې تاسو پر راوړل یا کدو ایمان راوړل په هغه صفت سره امنتم به چې تاسو هغه سره راوړل حکم صفات سره چې تاسو ایمان مخکې ذکر شو نو فقط اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ او کدوې مخ واړو د دې دعوت نه رسو دوی مخ واړو ایمان دغه شان راو نه وړو نو پوه شفای نه ما هم فی شقاق پس یقینا دوی دی فی شقاق پس سخت دشمنای کې شق ستوي لګي هغه سریدوچ کله چې ودانه وشلېږي دوه ټوکړي شي دا بیا مستقل یو جماعت شو جدا د تاسو نه مخالف شو دا جدا یو شق نو چې کله یو ډله مخالفه جوړ شي دا یو ډله شو نو ډله نه خو خامخ بیا یې را راځي کنه تا ته نقصان رسین والله تسلی ور کوي فسيكفيكهم الله پس کافی دے تعالی را پس بچ بکی اللہ تعالی را دا دوینا کافی دے تعالی را اللہ پاک دا دوی پا مقابلہ کی وهو سميع العليم زکه چې د الله پاک اسميع او د دوی ویناګان لرا العليم هو د دوی په تمام احوال باندې صبغت الله ومن احسن من الله صبغه دا اوس د دوی په یو رسم باطل منترات ده د نصرانیت په یو رسم باطل خو يهودو یې تایید کو نصرانیانو بسکول بچي به پیدا شو یو خاص رنگ کې به رنگ کاو مونږ چې په ومه منفیا بچي پیدا شي نو خاص د سنت چې هغه سنت کړي شي او سزا به شي هغه ته مونږ حقیقت وي دوی به ورته تسبیغ وي دوی به ورته تطهیر وي بل تغمیس به ورته چې بس اوس دې پاک شو دې پاک شو مونږ بچي پاکو پس سره په حقیقت سره کړ دا روز د حقیقت ده دوبو تسوي تسبیغ به ورته وي دا حقیقت به تسبیغ به تطهیر به ورته وي عیسی علی السلام د یحیی علی السلام یو زمانہ یحیی علی السلام ملاقات لروانو چا ورته چرته دي وې دا یحیی خالزم نو اصل کې دوی دا تسبیح خوخه چې اوس دې د نصرانیت پرنګ من تران شو نو مشاکلتن الله و صبغت الله مړ د دوی بسرنګ الزم صبغت الله د الله پرنګ من ترنګ شیخه ومن احسن من الله سبغاما سوق زیات خسته د الله نه سبغتن فرنګ ور کولو کې د الله پاک نزيات خسته رنگ ور کول نه رنگ ور کولو کې بسوک د الله سبغه څه شي دین اسلام عقیده توحید دی فلانکی کې د فلانکی راخاره شي هر انسان کې ګره یو سړی بد عملی کړي کنه بد عمل انسان خپل یو رنگ دی خپل یو رنگ کوم یو کسب چې څوک کوي سکار کوي دنیا کې نو هغه کې د خپل رنگ دا کسب موجود دی د دین اسلام د موحدینو ګور صحابه کرام تعالی و سیماهم من اثر السجود آثار پکې موجود دي ایمان یو سړی به د رنگ نه تکتوري لیکن رنگ به پړق وي دا رنگ د د توحید د رنگ د اسلام ده نو ځان رنگ کوي په رنگ د الله باندې د رنگ د الله نه بل رنگ خسته نه ده الله چې کوم رنگ ورکړي دغه رنگ خسته ده ځان په دین اسلام منتران کوي هم ظاهرا هم باطنا کاغه د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم کاغه سنن سنن الهدى دي کو سنن العاديه دي هغه عادات لباس شو او ټک به ټک شو معاشرات معاملات تمام هغه شان یې اپناو کړه دا غران خسته ده موحد به مؤمن به مسلمان به اورنګ د يهوديت لو دا خسته ښکاری ځان به سن بون کړي يهودي ورته خسته ښکاری پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ویختو يهوديانو با هغه مفرق مینس کې کرخه به وخت کله پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم به وخت کې مفرق هغه کرخه نه وخت کله بلکې اوچلې منې مې داسې منګه زیدل په طرف منه په طرف به اړول لیکن الله ورته مفرق رسو بیا هغه کرخه وخت کړی دا نو وختو پوره هم هغه رنگ اختیارول پکار لباس پوره هر معاشره اخلاقیات تمام چیزونو کې هغه رنګ اختیار ول پکار دي ونحن له عابدون من خاص الله عبادت کوونکیو من خاص تاسو خدای الله نه ما سی بل چا لپاره ما عبادت کوي ولا تحاجوننا فی الله وهو ربنا وربکم دلته د شپږم کس رد ده دلته رد ده د دوی په محاجات او باطل او من لکه مخکې اوس منګه ذکر وکړو د دوی جګړه ده بحث نه دی مناظره نه ده خو جګړه ده اتو حاجون مبالغتن ذکر کړي ده بس هر وخت د دوی جګړه ده اتو قولا تو حاجون نا فی الله تو ورته وای جګړه کوي تاسو مون سره پس کې فی الله په دین د الله کې په لوهیت د الله کې وهو ربنا وربكم حال دا چې زمنګم رب دې او تاسو رب دې زکه توحید ربوبیت خود من کنه الله خالق دې الله مالک دې لیکن توحید ربوبیت کو توحید الوهیت لا لازم ده چې توحید ربوبیت کینو توحید الوهیت بیا معنی وهو ربنا وربكم معنا دا چې الله رب منه تاسو منه منو اولوهیت یو منه کنه عبادتونه خاص یو الله لره وکای را مدد شي یو الله ته وای نظر نیاز منه ته یو الله په نوم منه وکای دا دا بار تعالی د اولوهیت شان بل غور ولنا مالنا ولکم اعمالکم په دې جمله کې یو قسم براءت دی ولنا اعمالنا زمنګ د پاره بدلی د عملونو زمنګ دی ستاسو د پاره بدلی د عملونو ستاسو دی زمنګ د پاره زمنګ اعمال دی من برد د شرکیات کو او تاسو عمل سری شرک شرکونه کوي ونحن له مخلصون من خاص الله را خالص کوون کیو په عبادت کې ونحن له مخلصون دو ابراهيم عليه السلام يهودي دو ابراهيم عليه السلام نصراني اوس رد د دوی په دې غلط نسبتونو باندې ایوه تاسو یقین ابراهیم علی السلام اسماعیل علی السلام اسحاق علی السلام یعقوب علی السلام الواد داغه الواد د دوی تو ورته تاسو عالم خپوا د دوی په حال منه ام الله یا الله استفهام انکاری دی بلکې تقریر انتم عالم عمل بلکې الله دی تاسو خو نه پوهه د دوی حال الله عالم دی او کنه تاسو الله خو دا نه يهوديانو وما كان من المشركين دویم ومن ازلم ممن کتم شهادتا عنده من الله تاسو په عالمان یې خضر ته پته تورات انجیل ویل تاسو او پاره کې خدا ابراهيم عليه السلام د يهودي او نصرانيان خبرې نشته د ملت ابراهيمي خبرې نو الله وې سو غټ ظالم دې ممن دا غچانا قسم شهادتن چې پټوي علم څنګه علم عنده چې د سره وي او دا علم د چا د طرف نه من الله دا الله د طرف نه وي علم سو غړدان شنه چې پټي شهادت شهادت معنا د علم سره چې پټي گواہی سمانه علم پټي او دا علم د سره د الله د طرف نه تورات او انجیل د الله د طرف نه دي کتابونه دي بیا تاسو دا خبره پټه کړې ده دریم تاسو چې کوم کارونه کوي کنه کومه دا به کوي کومه فعال اعمال کوي اوس زجر شدید دی ته وی وما الله بغافل عما تعملون نه دی الله پاک به خبر دا عملونه چې تاسو یې کوئ تلک امتن قد خلت لها ما کسبت دا بیا راوړه ګور مخکې رد د دوی په قول د ادعا منه چې دوی افتخار کو په عمل د آباو چې زمونږ د پلار نیکو عمل داسي وو انبیا وو الګه او هو لکه دا شان عمل جوړ کړه الله وی تلکا امه قد خلت دلته رد په افتخار بالنسب معنی چې خپل نسبت پې کو چې ګوره موږ د پلان کې نسیو د پلان کې اولاد یو ښا نو الله وی تلک امتون دا یو ډلوا قد خلت تیرا شوی دا لها ما کسبت د دوی د پاره بدلی دا عملونه چې دوی کړی دي تاسو د پاره بدلی دا عملونه چې تاسو کړی دي ولا تسالون عما كانوا يعملون تپوس نشي کېده تاسو نه په بار دا هغه عملونه کی چې دوی کول نه د تاسو نه کې دي شي نه دا غوي نه کی مخکې تفصیل لاړ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها لګو ہے چې سبا در باندې به لګا سانه ها نو خو مو ته فایده وشو کنه کارونه تا ته نقصان وکړ که فایده وکړه قران ته کې نو لته کله کې نستی کله دا اوس اتمه شوبه ده اتمه شوبه په تحویل د قبله باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې کله یو طرف ته مخه کله بل طرف سپته دې نه لګي موږ ستاره رسالت نه منو مختصر دا مختصر تحویل قبله اخاکه ویما دا هم اختلاف دی د محدثین و مینس کی تحویل قبله یو ځل شي دا دو ځل شي سود دریو ځلم قائل په حدیثو کې تفصیل لیکن غره چې تحویل د قبله د بدل شوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا ک یو ځل شي دا قولم صحیح قول د محققین قول پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کعبه کې په مکه کې نو یا خدا و چې کعبه ته مسکو یا که تحویل د قبله یو ځلین اول سر نه پیغمبر ته حکم نسو د حکم د کا بیت المقدس نو داسې به ودرېده چې کعبه تب پکیو مخرت بیت المقدس ته بمرات بس دا خبرې بیا بیا رسو نشو کول مدینه ته چراغ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولس میاشتې یا شپاړس میاشتې د یو ربیع الاول واخله بل ربیع الاول بیا رجب د رجب سره دې پکې تل څوک چې د رجب هغه رز شماري جو ولس میاشتې څوک هغه کسر نشماري جو شپاړس میاشتې بس الله حکم کو د تحویل قبله بیا بعض محدثین ترتیب مسخین منظم دي د مازیګرم دي نو ماسپخین مون په نیمګړتیا کې حکم شوی دی اما چې د قبلتین پوره مون د مازیګر صد ماخام د سار مون پکیم دی کنه لیکن بعضی محققین دا وایي چې د مازیګر مونږ وکړه تحویل قبله وشو نو یو صحابي هغه بنو سلامه ته لړ او هغه ته هغه لامل نو کړي ال تاغو مونږ باندې ولاړ نو مسجد القبلتين ورته بیا بل صحابي سار مونږ کې چې تله د قباطه نو هغه ته ور تحویل قبله حکم راغل نو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته حکم د تحویل قبله وش دوی اعتراضونه شروع څنګه نو سيقول السفهاء د دې د دې اعتراض سلور علتنا یعنی په جواب کې د تحویل د تحویل قبلی سلور علتنا بیانې یو قل لله المشرق والمغرب سيقول السفهاء يقول يخو مضارع په معنا د ماضي او سین د تاکید د پاره او ہے سین د تاکید د پاره شو او که یقول خپل معنا منشي سین د استقبال لپاره شي نو سيقول سفهاء من الناس نبی دا معجزه د پیغمبر یو پیشنګوي وشوه دا تحویل د قبله نه دراغله مخکې نه وینا وشو چې داسې اعتراضونه وکړي بیا شنه وشوه دا معجزه ده سيقول سفهاء من الناس زرد چې او او به وای بخلق دلته سفهاء سفهاء ورته وي دی يهودو ته چې دوی هغه ته مخ ګرځول کیو دا اعتراضونه بشورو بچ تحویل قبله وشو چې وګوره تر اوسه پورې بیت المقدس ته مسکو اصل بیت المقدس ته او اکثر عام خلق مقدس وي بیت المقدس قل لله المشرق والمغرب دا اول جواب دی اول علت دی د تحویل د قبله قل لله المشرق والمغرب تو ورته خاص الله په اختیار کې مشرق او مغرب دی ګور پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم او شمال نه جنوب ته مخ کړه مدینه کې کعبۃ الله د جنوب په طرف دلته مشرق مغرب موږ مخکې ذکر وکړو چې دا جهاد ټول ته شامل او ظاهر دا ک شمال دې ک جنوب دې ک مشرق دې مغرب دې دا ټول جهتونه د الله په اختیار کې دي نو چې جهتونه د الله په اختیار تصرف کې دي نو الله کله که حکم کې دې طرف ته مخ کین او دې طرف ته مخ کین او دې طرف ته مخ کین جهتونه د الله په اختیار کې او دا ټول جهتونه د الله دي چې کوم جهت ته الله حکم کوي دا د الله اختیار دی ټول جهاد د الله پاک دی ارسه د الله په وینا باندې کې د الله په حکم کې یهدی من یشاء الی صراط مستقیم یهدی هدایت نسبت چې کله الله ته وشي نو ماند ایصال المطلوبی کړه زکه د یهدی په دلته اله راغل رستو اله صراط مستقیم ایصال مطلب دا چې هغه لارې تر سوال یو لار خودلی یو لار تر سوال دی د الله حکم چې وشي کنه د الله په حکم کې ډېر حکمتونه دي یهدی رسوی الله پاک چاله چوغړی الی صراط مستقیم په صراط مستقیم باندې یهدی من یشاء الی صراط مستقیم توفیق ورکړي الله پاک رسوي الله پاک په صراط مستقیم باندې الله پاک رسوي لیکن هغه چا رسوي چې الله د الله خوخي نو تاسو شور کې د الله خوخ نه نو صراط مستقیم نه الټه رواني وکذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء للناس ورته کې یو قسم تسلی ده چې کله خلق اعتراضونه کوي ګر سړی لړ تنګيږي الله خپل پیغمبر له تسلی ورکړي نو معنا دا دا کذالک دغه سي د تحویل قبلي وکذالک او دغه شاني څنګه دغه شاني درې تحویل قبله په شاني چې دا تحویل قبله حق نو الله وی د دغره تحویل قبله په شان جعلناکم امتا ګرځولې موږ تاسو امت وسطن غرا اباد وکا وکذالک کعب بمانه د لام سره او باج دوی د کذالک کاف د کمال نه وکذالک دا خو کمال د الله پاک دی د الله قدرت او کمال له جعلناکم امتا الله وی ګرځولې موږ تاسو امتا وسطا د امت معنی تاسو مخې اورېږي وسط یو وسط بل وسط کو وسط شي په سکون سره شي وسط الطرفین هغه مین د طرفینو ته ویل کی او کو وسط شي لکه دلته چې څنګه دی کنه نو دا په معنا د عادل سره دی او په معنا د غور سره دی کنتم امه کنتم خیر امه اخرجت للناس تاسو غور امتی ہے نو جعلناکم امتا وسطا ګرځولې موږ تاسو امت وسط عادلان ګرځولې غوړه ګرځولې ګور صحابه ته څه وی مخاطبین صحابه کرام دي دا وخت ذکر تمام دا اتفاق دی صحابه كلهم عدول صحابه ټول عادلان دي د صحابه کرامو منه با طرز نه کوي دا غوي به بد نه وای که یو صحابي نه بد شي الله ورته رضی الله عنه رضوان مستا پکې سکار او هر کله چې الله پاک دوی ته وسط وي عادلان وي نو صحابه کرامو اجماع چکم دا, دا حجت ته دلیل لخوا او د یو صحابي قول هغه حجت کې دی چې لیکن په شرایطو سره چې د مرفوع حدیث په مقابله کې نه او په صحیح سند سره ثابت وي د اجماع د صحابو نه خلاف نه نو بیا بس کوي بیا به منی کنه چې موقف حدیث موقوفه نو صحابه کرام التعالی سي وسطن عاقبت دا چې بتاسو یا د لام د تعلیل واخله الله ما تاسو امتو ګرځولای وسطن عادلان میو ګرځولای ور امت میو ګرځولای نو لام لتعقیب لام د عاقبت واخل لتكونو شهدا علی الناس د دې لپاره چې شای تاسو شهدا علی الناس گواہی کوونکې گواہی کوونکې په خلقو منته ويكونو ويكون الرسول عليكم شهيدا او شي رسول الله صلی الله علیه وسلم پتا سمنه شهیدن گواہی کوونکې اوس دلته ګوره شهدا صحابه ته سوي شهدا وي شهدا سما شهدا فی دنیا هم دي شهدا فی الاخرت هم ګوره صحابه ته شهدا وي نه پس معنا سره وي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په مخه او جنازه لاړه صحابه کرام داغه تعریف کو پیغمبر وی وجبت دغه وخت یا بل وخت جنازه بیا لاړنو صحابه یې بدوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې وجبت هغه ما وجبت پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتم شهداء الله فی الارض دغه معنی سره لتكونوا شهداء للناس ويكون الرسول عليكم شهيدا په دې معنی سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته شهید په اعتبار د تسکیه سره ویل شي مذکر تسکیه یو کړه دغه شهدا یا تفسیری سمرقندی دغه رنګ شاه عبد القادر رحمت الله علیه په موضوع قران کې دا وی شهدا په معنا د دعوت تبلیغ سره ده لکه الله پاک دیو مت کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر دا غوړ امتی ورته سویل چې تاسو کې دعوت کار دی تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر نو معنا دا د دې لپاره چې شی تاسو بیان کوون کی علی الناس فخلق منه دعوت ورکون کی بیان کون کی د حق په خلق منی و یکون الرسول علیکم شهیدا چې پیغمبر علیکم پتا سو منی شهیدن بیان کون کی شی پیغمبر علیکم تاسو ته د حق بیان کون کی ځکه پیغمبر معلم اعظم دی هغه تاسو ته تعلیم را کوي بیان را کوي او تاسو مخه ته بیانوي هغه تاسو ته بیان کړی دی تاسو نور خلکو ته بیان کړی او شهدا په اعتبار د آخرت سره چې واخلې نو بیا هغه حدیث کې راځي چې نو عليه صلوات و سلام الله به تا دعوت ورکړی او قوم به انکار وکي دوی خو انکار کوي نو هغه په د خپل د دعوی د صدق د پاره نو علی السلام به امت رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخیری امت نه تاسو کوي نو اخیری امت پراش او نو علی صلوات و سلام گواہی کړی دا تاسو چا ویلی مونږ ته قران ویلی مونږ ته پیغمبر ویلی ولتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ځکه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دوی ته دا خبره بیان کړې دي په دې اعتبار سره ته شهید وي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها نور معنی مفسر نه دي کړی دلته وما جعلنا القبلة التي كنت عليها دا اوس علت تفصیلی بیانې علت تفسیری د تحویل قبله او جعل دا جعل تشریعی دی ښا او القبله تنا مراد کعبۃ الله دی اگر چې دې کې یو تفسیر بلم او التي كنت عليها نو تفسیر مخکې ما یو وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کعبه ته مسکو په پدای طریقې سره چې بیت المقدس ته یو ځل تحویل شي او که تحویل د قبلتین وي نو بیا خو څه خبره نه ده ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوله قبله سو کعبه الله نو الله یو ما جعلنا القبلة التي كنت عليها نه د مقرر کړي منګه قبله هغه نه د مقرر کړی د موږ قبله هغه طرف ته کون تعالی چې توی پاګې باندې تمخې پاګې منته اوس من هغه قبله مقرر کړه کړه الله وی دغه قبله نه د مقرر کړی موږ کومه قبله چې ته ورته تا ورته مخې موسکو کړه هغه موږ بیا هغه قبله وګرځوله دوباره الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه مگر د دې د پاره چې ښکارو غواغه چاله چې تابعداري کوي د رسول د هغه چانه ينقلب على عقبيه چې اوړي په خپل پوند باندې دا تحویل د قبله الله دا ما زکو کو چې متبع رسول جدا کوم د غیر متبع رسول د پیغمبر اتباع سو کې سوک نه کوي ممن ينقلب على عقبه زګه عام دادا چې وسړی منی چې आवाज وکي کنه نو دې په دې پوند راوړي داس دا سي راوړي زکه عاقبه یې ممن ينقلب على عقبه نال بمر نظر زکه چې الله پاک کار کوي په خپل کو الله ته معلوم واخ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً دو درې قسمه ترکیبونه دي پکې ان مخفف من المثقل واخله لکبیره وان كانت لكبيره یقینا دا قبله بدلیدل لکبیرتن خامخ ګران دي یقینا دا قبله بدلول خامخ ډیر ګران دي خامخ ډیر ګران الا للذین هدى الله مگر ندی ګران پاکستانو هدى الله چې الله په حق کړی په حق باندې الله کلک کړی په حق باندې چا چې ایمان مضبوط ته نو تحویل د قبله هغه ته یې ګران نه او چې ایمان ډګمډول دی دا ډېر ګرانه خبره ده اتباع رسول دا په منافق باندې ډېر ګران فاسق باندې ډېر ګران لیکن چې په حق باندې په دین باندې په ایمان باندې پاخه خلقي هغه کې اتباع رسول هغه تړي راسان مزه ول ورکی په اتباع رسول کې ښه سوال دارغه چې را کوم خلق چې مړ دی په دغه تحویل قبله نه مخکې مخ بیت المقدس ته موږ کو دغه صحابه مؤمنانو په صحابه هغه جو دغه شنه دغه اعمال ځای لړ الله وی وما کان الله لیوزع ایمانکم ندی الله پاک چې برباد کی ایمان تاسو زکه چې هغه چې دا عمل کړی دی خو په ایمان سره کړی دی ایمان یې پوخو اتباع رسول و پکې کړ امام بخاری ایمانکم ای صلاتکم او خو جزئیت د اعمالو ثابتې خو ایمان چونکه دلته خبره ده دغه وا ذکر د ایمان مراد ته نستلا نه دی الله پاک چې برباد کی ایمانکم منځن استاسو ان الله بالناس لرؤوف الرحیم یقینا الله پاک په خلق من ته لرؤوف ډیر مهربان دی رحیم ډیر رحم کونکي دی دا ډیر بده سره کې دی بیا رحیم رحم کونکي دلته د رؤوف کې مهربانانو والے ډیر شو کنه په نسبت رحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اکثر مفسرین د دې تفسیر د دې آیات دا کوي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خو محبت پروتو پزړه کې د کعبۃ الله حکم ورته د بیت المقدس نو بس زړه کې دا و چې رب استحوین د قبله او شو الله حکم رااله نو الله قد نرا تقلب باب تفاعل لید د کثرت د پاره د دیو خاصیت کثرت ته یو خاصیت سره تکلفم نو قد نرا تقلب وجهک فی السماء او حدیث کې هم دا راځي د بخاری حدیث چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم با برتا بار بار قتل دعاګانو کې به برکت لل چې کله به الله حکم راځي کعبۃ الله سره ډیر محبت وو نو قد نرى تقلب وجهك في السماء الله وی قد نرى یقینا وینو منغا دا نرى چې کله مضارع په صفت د الله کې ذکر شي کنه بیا قد د تقلیل لپاره نه تحقیق د پاره یقینا وینو منګه تقلب وجهک اړول راړول د مخستا په سما یعنی له سما طرف د اسمان ته فی د وجه د جهت نه وي نو فلنولینک قبلة ترضاها الله پس اړو مونږ تعالی را ترزاها مضارع حال استقبال بلو د پر راضی او په معنا د ماضی کوي پس خامخا اړو مونږ تعالی را داسې قبله تا ترزاها چې تا خو خولا تا د مخ نه خو خلو بس قبله تا بس مونږه تا ته حکم شیخ حسین علی رحمت الله علیه شیخ طاهر شیخ غلام الله خان رحمت الله علیهم هغه دلته وی چې تقلب د باب تفاعل او تفاعل خاصیت سوی تکلف پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم زړه کې محبت د کعبه سره خو خدا ورته پته چې الله به حکم کوي د تحویل قبله نو دا يهود به اعتراضونه کوي فی الحال کدا حکم اونشي نو خدا دا تفسیر بازی وای چې را اشکال کې چې دا تفسیر خو مفسرین نه دی کړی هغه پسې راځو لیکن دا تفسیر منوج زیات غره دي کې تکلفات کم نو معنا دا قد نرا تقلب وجهک مضارع معنی خپل وشو ماضی معنی تلا نړی تقلب معنی صحیح وشو سیاق سبق سره صحیح ښکاری سکت اعتراضونه او غیمه وی هن هن شروع شو کړه ګوره تفسیر یو آیات کې چې تعویل وی کړه خازن وغیرہ ټولو لیکلی التاویل و صرف الآیات الى معنی موافق لما قبلها و بعدها تحتمل الآیه غیر مقل فی الكتاب والسنه من طریق الاستنباط چې یو آیت تفسیر په داسې طریقې سره وشي چې د سیاق سبق نه پکې مخالفت را نشي د کتاب الله سنت نه پکې مخالفت را نشي په طریقې د استنباط سره وشي دا تعبیر صحیح دی دغه رنګ ال اتقان فی علوم القرآن هغه هم دا لیکلي تفسیر خازن ټول لیکلي نو فول وجهک شطر المسجد الحرام دا اوس امر فعلی دی فول وجهک پس وګرځوا مخفل طرف د مسجد حرام ته ځکه مدینه کې خو مخ عین کعبه ته نشي کېدای عین کعبه خو قبله چې مسجد حرام کې وسړې دن نه او چې بار وی نو هغه د پاره کعبه مسجد حرام او مسجد حرام بیا دا تمام حرم چکم دی هغه د بار خلقو د پاره سده یو قسم کعبه ګرځي قبله ګرځي ځکه مسجد حرام دی نو فولی وجهک شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم دلته استعمیم فی الحكم یواز پیغمبر نه دا حکم عام دی کوم ځکه چې تاسو پسو ګرځوي مخونه خپل طرف د مسجد حرام ته اوس یو قسم علت اجمالی بیانې وان الذين اوتوا الكتاب ګورد علت اجمالی دا یو دلیل نقلی دی علما د اهل کتاب دا حق غړي یقینا کسان چې ورکړې شی د ورته کتاب علم د کتاب ورکړې تورات ورکړې شی علم د تورات لا يعلمون ان ولق خامخا غوي پودي پس منی انو دا تحویل د قبله حق دی د دوی د رب د طرف نه دی حق ذکر چې د دوی د رب د طرف نه دی ومن له بغافل عما يعملون دکې زور نه ورکي نه دی الله پاک به خبر دا کارون نه يعملون چې دوی کوي دوی چې کومه پروپاګاندا کې اعتراضونه کوي ولئنا تيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية نوس زور نه ور کوي چیرې د اهل کتاب چې دا پوه دي او تل کتاب لا علمون انه الحق نو دې مولانو دا خبره ولې نه ده منلې الله وی ولا ان اتیت الذین اوتل کتاب کچر تر اوړې تا کسانو ته چې کتاب ورته ورکړې شه دې به کل آیات هر قسم دلیل ما تبع قبلتک ما تبع قبلتک تابعداري نه کوي د قبله ستا د وجه د عناد د زدنا ولئن اعطيتا اصل کې د علم ورسرهشته نو ایمان ولې نه راوړي اې د وجه د عناد نه حاصل ده وما انت بتابعين قبلتهم نيت تابعداري کول کې د دوی د قبله ذکر د قبله مراد نه ټول دین ښه چې اصل کې دوی سره تاسو اتحاد نشي کېدای زکه ته د دوی دین نشي منلې هغه ستا دین نشي منلې بلکې دا سکه یو ما بعضهم بتابین قبلت بعضن ندی باج د دوینا تابعداري کون کې د قبله د بعض د خپل مینس کې اختلاف ابي ورته ولا ان تبعت هواهم من بعد ما جاءك من العلم او قطر روان شو د دوی خواهشاتو پسې د دوی خواهشات څه دي دا قبله پرې ده من بعد ما جاءك من رب پس دا کنه چراغ تا تا العلم وحرال حکم د الله راغی يهودو قبله جدا وا د نصرانيانو بیت شرقي بیت الشرقي دا غوسو هغه د مشرق طرف ته مخ کاوخه کچرته تا د دوی تابعداري وکړه بل فرو تقدیر متبشی د من الظالمین الذين اتيناهم الكتاب استتمه دا د دې خبر پس په تقسیم د اهل کتابو چې ګوره ټول اهل کتاب یو شان نه سبا کې خلق هم شته سمولیان پکې خدي یقینا یو ډله د دوی نه خامخ پټوي حق د تحویل قبله دا نه بیانې ښه وهم یعلمون حال دا چې دوی مليان دي حال دا چې دوی پوه دي چې دا حق دی ښه زه بس کې الله پاک دې عمل کولو توفیق راکړي الله دې رحم کرم وکړي ثواب دې الله شیخ صاحب ته ورسېږي الله دې الله برزخ لا روخانه کړي یا الله ته په موږ رحم کرم وکړي دې مصائب تکالیفونه الله ټول عالم خلاص کړي مسافر خلاص کړي چې کوم حاضر دی الله هغه خلاص کړي چې کوم مسافر دی الله خلاص کړي بیماران دی الله تعالی شفا ورکړي صحت کامله ورکړي چا څه قسم تکلیف دی الله تکلیفونه ته ختم کړي الله